اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ انعام دا مکی سورت ته سورہ انعام دا مکی سورت ته په دې سورت کې د دې صورت د ما قبل سره ربط او مناسبت دا ده چې سوره انعام په اخر د سوره مائده کې مضمون د توحید او په دې صورت کې هم مضمون د توحید دی موضوع د صورت چې ده هغه اذاعت التوحید او اتقا داغه خلاصه د بعض مزامینو د توحید او د رسالت او د معاد او دعوت ال کتاب سوره انعام په حالت جمعي کې شپږم نمبر سورته د قران کریم دی په حالت د نزول کې دا 55 نمبر سورته ده 55 نمبر سورته 55 نمبر سورته د قران کریم دی او دغه سي د هجرت نفس نازل شوه ده دا سورته د هجرت نه پس نازل شوی دی بل خبره دا ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې صورت یو خصوصیت دا ده چې د یو سو آیاتون نه علاوه ټول په یو ځل باندې د مکه مکرمه کې نازل شوه یو سو آیاتونه دین علاوه او نور دا صورت ټول په مکه مکرمه کې په یو ځل باندې ټول صورت نازل شوه او یا زره فرشتي تسبیح کوونکې دي صورت سر راغلي وي 70000 فرشتي دا ور سره راغلي وي الله فرمای الحمدلله دا مدعا د صورت ته الحمدلله ټول سنا صفت د هر سنا بیانونکي دا صفات کامله قدیمه دي د الله لله د پاره د الله دي الحمدللہ طول سنا بیان ان کی ہر سنا دا ہر سنا بیان ان کی فہر زمانہ ہر یوزے کی للہ دا پار دا اللہ دا الذي خلق السماوات والارض اغا اللہ چی پیدا کری دی آسمانون او زمکی وجعل الظلمات والنور ظلمات جمع او نور چې د دای مفرد بیان کړي هغه وجه دا دا چې تفسیر مظهری قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه دا نقطه لیکلې ده چې ظلمات یعنی غلط لارې ډېری وي او نیک لارې چینو دا یوي نو په دې وجه دا ظلمات چې دنو دای د جمع صيغه بیان کړی دا او نور دای مفرد بیان کړی دی نو الله فرمای الحمدلله طول سنا صفت لله د پار د الله دی الذي خلق السماوات والارض اغذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه وجعل الظلمات والنور او جوړ کړی دی رڼاګانې تیری او رڼاګانې یا شپې او ورځې ثم الذين كفروا بیا کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره برابر جوړوي د خپل رب سره برابر جوړي او د معنوي آیا نه مراد د قران کریم آیاتونه دي نو وما تاتیهم من آیت ندی راغلی دیلا معجزه من آیات ربهم د معجزات د پروردگار خپلنا الا کان وعنها مورضین مگر ودې د دین اعراض کوونکی فقد کذبوا پتا کی سره دروجن کړ دی بالحق آیاتونو د حق لره لما جاءهم کله چراغ لدیلا فسوف یاتیهم پزر دې چرا بشي په دای باندې انباو عقوبات ما کانوا به یستازون کم پوری چې دای خنداګانې کولې دا انباو نه مراد هغه اهم خبرونه مطلب څه دی هغه سزاګانې به پراشي په کم پوری چې دای خندا کولا الم یرو آیا نویني دای کم اهلکنا چې څومره مونږه هلاک کړی دي من قبلهم من قرن مخکې دینا اهل قرن زمانی والا خلق چې مونږه سمره هلاک کړي او سلام يرو کمالک نه دي ما قبل سره سرابت او مناسبت هم دي مخکې ترغیب او اوس ترهیب دي مخکې ترغیب او اوس ترهیب دي يرول دي سراح او منتهى منتهى العرب سراح سراح او منتهى العرب تاج العروس وغيرها کې د قرن معنی دا طائفه من الناس من قرن ای طائفه من الناس دای طائفه من الناس معنی کړی دا چې د خلکو یو ګرو چې په یو وخت کې وي د خلکو یو ګروپ چې دا په یو وخت کې وي او بعضو دې معنی زمانہ هم کړی دا چې ډېر قرنونه لکه په سوره کهف کې چې کله د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام واقعه راځي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام د حجر سره حجر علیه السلام سره ملاقات نو په دغه وخت کې طائفه من الناس معنی نه ده بلکې په هغه وخت کې زمانه معنی ده سموده لویا نو فرمای وما تاتيهم الم يروا كما لكنا من قبلهم مخکې دینا اهل زمانہ من قرن من قرن چغا اهل زمانو مکناهم چې موږ دی له ځای ورکړو په الارض پزمکه کې مالم نو مکل لکم دومره چې تاسو لم نه درکړي تاسو لما غا باندې نه درکړي وارسلنا سما علیهم مدرارا او راولېګ مونږه باران پاغی باندې مدرارن مسلدار باران پر لپسې باران ارسلنا سما ډیر زمانو والا خلق قرنن آخرین قوما آخرین خیرا منهم یو بل قوم راولې چې دینه بهترو ولو نزلنا عليك کتاب کچری نازل کړو موږ پتا باندې کتاب په قرطاسن په کاغذ کې مکتوب کتابن په معنی د مکتوبون کې دی په قرطاسن په کاغذ کې چې الله ویلي چې دغه دغه ځای کې چې دا بوتل ناس دې ته موایا چې مونږ دا کتاب نازل کړي تم په ایمان راړه عبد الله ابن امیہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې داسې سرکش خلکو تاسو غوډر خلک یې ا دومره سرکشو چې زمانونه پکې وې سو پوری نه لیکل چې ستا تصدیق وکړم نو بیا هم زه ایمان نه راړم غره بیا ایمان راړون کې نه مخاجبه خبره دا وا چې هم دغه عبد الله ابن امیہ چې د بیا ایمان راوړو په نبی علیہ السلام باندې رستو دی ایمان راوړي الله دا غي ذکر کوي فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا نذدا إلا سحر مبين مگر جادو خکارا وقالو فی الاعتراض او په اعتراض کې دی وی لولا انزل علیه ملک ولن نازلیږي په دبانې ملائکه ولن راکوزیږي په دبانې ملائکه څنګه ملائکه ایو کلمنا انه نبی چې موږ سره خبرې وکړي چې دا نبی دی ولو انزلنا ملکا کچری نازل کومنګا راولی کومنګا فرشتو لرن لقضی الامر نو بیا با خامخا فیصله د معاملې وکړي شي امر تکلیفن اذ لا یقع الا لقضی الامر الله فرمای چې کچری فرشتي راغلی نو بیا خو فیصله وشوه ولی ثم لا ينظرون بیا بدیل مهلت نور کیږي ولی چې پکم قوم پکم امت باندې فرمایشي معجزه راغلی ده نو داغي مطلب دا ای چې هغه قوم وای چې دا شعرات بیان کنو بس بیا ایمان دی نو چې کله فرمایشي معجزه راغلی دا وغه ایمان نه دراوړ انکار کړي بیا د الله په عذاب کې دیر نو نو په دی وجه دلته فرمایي چې بیا به فیصله وشي ولو جعلناه ملکا ولو جعلناه ملکا ثم لا ينظرون بعد الخفاء مع الكشاف عالم الملکوت ولو جعلناه ملکا کچریو ګرځول مونږ دی لرا فرشتہ یعنی مونږ فرشتہ جوړ کړو یو پیغمبر نجعلناه رجلا نو بیا به مونږ ګرځول او دل بیا سره ولی چې دلته خو انسانانو سیږي نو فرشتو به ورلا پیغمبري کولا چې انسانانو سیږي نو فرشتي نه هم بیا سره جوړونو بیا به دی وی چې وګوره فرشتي نه سره جوړ کړي انو پس اونی ولو یا راګیر کړل هغه کسانو لره چې خندا کوونکیو منهم هغه شي ما كانوا به یستاجون په کم پوری چې دی خندا کولا کم سی پوری چې خندا کولا هغه ورځ د قیامت وا او مغیر اونی ول قل تور تو سیرو فی الارض ربته ما قبر سره سره بر ذکر چې کما هلکنا من قبل من قرن نو سلام کې فرمایي سیرو فی الارض کچره داخله کې یمن تزي ک شام تزي نو دا ورته وای چې لاړ شي وګرځي دا الله عذابونه حالت کې وګوري تخویف دنیوی دی سیرو فی الارض وګرځي تاسو پس مکه کې ثم منظرو بیا نظر کوي تاسو کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه انجام د مکذبینو قل تورته وایا لمن ما فی السماوات والارض د پاره دا غچا لمن د پاره د چا ما فی السماوات والارض د پاره د چا دی غټول سيزونه چې اسمانونو او زمکو کې دي قل تور تو وای لله الله د پاره دي كتب على نفسه الرحمتا لیکل دې په خپل ځان باندې رحمت یعنی مقرر کړی دې په خپل ځان باندې رحمت الله په خپل ځان باندې رحمت مقرر کړی دې ان رحمتي تغلب على غضبي امام قرطبي دا حدیث ذکر کړی قل تورته وایا غیر الله اتخذ ولیا آیا د الله نه علاوه زراونی سم اتخذ ولیا راونی سم زیو کار ساز فاطر السماوات والارض اتخذ ولیا راونی سم زیو کار ساز فاطر السماوات والارض چې هغه پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو دی نو د دې اول ما قبل سره ربط قل غیر الله اتخذ بر د شرک ردو مخکې د مشرکین یو حربه ذکر کړي او دا غیر د الله کوي هغه دا چې څو کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راغلو ورته وی چې اے محمد علیہ السلام ستا په وجه باندې په خلکو کې اختلاف راغی بس خاصانم د لات منات عزا عبادت کولو تر علی بس نو خدای دې پکې راوي است زمونږ غزاړه دې ټول تاس نس کړو ټول خلک په یو مذهب ټول دې ګډ وډ کړو نو دا اختلاف ستا په وجه راغی اوس حل دا دی حل ورته هم قیدا سي او خياران راجم شي چې موږ ستاد خدای عبادت وکړو ته زمونږ د خدایانو عبادت وکړو یو ورځ به موږ ستاد خدای عبادت کوو ته به زمونږ د خدایانو نو بس اختلاف به زمونږ خپل میانس کې کټ شي الله جواب ورکړو چې غیر الله یتخذ ولیا آیا دا الله نه علاوه ورته پاک حبیب فی الجواب په جواب د دې کې غیر الله یتخذ ولیا آیا دا الله نه علاوه راونی سمزو یو کارساز فاطر السماوات والارض چې هغه قل انی امرت ان اكون اول من اسلم دا هغه په خلکو باندې روټه خوري هغه باندې سوګ نشي خورولې دا قضیه سالبه ده وهو يطعم ولا يطعم دې ده کې دا قضیه سالبه ده او قضیه سالبه د وجود موضوع نه مني نه غواړي قضیه سالبه وجود موضوع نه غواړي نو دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی چې الله تعالی خوري او خوري نه په خلکو باندې بلکې داغه د پاره د طعام صفت ثابت نه دی الله د پاره الله د پاره د خوراک نه د خرولو د خوراک د خوړو او نه پاغه د چا د خرولو د دې صفت الله لره ثابت نه دی البته دا قضیه سالبه ده نو ورته وای قل انی امرت پتا کی سره ما ته حکم کړی شوی دی نکون اول من اسلم دا چې شمزه ډومبنه هغه سړی چې اطاعت کوي ولا تکونن من المشرکین او مکیږي تاسو د مشرکانو نه قل ورته وای پاک حبیبا انی اخاف ان عصیت ربی پتاکیک سره زیری غم کې چرما نا فرمانی وکړه د خپل پروردگار عذاب یوم عظیم د لوی ورځ د عذاب نه یریګم من یصرف عنه من یصرف عنه د چانه چې لری شو عذاب یوم ایذن په دغه ورځ باندې نو فقد رحمه نو په تحقیق سره په د باندې رحم وشو وذالک الفوز المبین دالوی کامیابی ده یعنی په امتحان د دربار الهی کې پاس کېدل او جنت تتلل دین لوی کامیابی بل نشتا و ان یمسسک الله و ان یمسسک الله نفی شرک فی التصرف ذکر کوي اوس و ان یمسسک الله کچره مس کی تعالی را الله تعالی بذرن پس تکلیف سرا سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کې دی مؤید موجود دی فلا کاشف له الا هو پس نشته دی غیلر لرکون کې فلا باعد له الا هو لری کون کې غی لره نشته مگر یو الله دی و ان یمسسک بخیر کل فتح و صحت و رزق کچری در ورسې در تعالی تعالی خیر لکه فتح چې الله تعالی ور کوي او دغه رزق هم الله تعالی ور کوي او دغه سي صحت هم الله ور کوي نو ان يمسسك بخير کچری ضرورت سیږي تا تا فتح یا صحت او رزق نو فهو على كل شيء قدير دغه الله پارسیز باندې قدرت لرونکي دي وهو القاهر اي الغالب وهو الغالب الله غالب دی فوق عباده اي على عباده فوق پمانه د علا کې دی دلته د قرینه دلالت په لازمی دی وهو الحکیم الخبیر او دغه الله حکمت والده په مهلت ورکول سره حکمت کوي په مهلت سره الخبیر خبردار دی قل اي شيء اكبر شهاده تو ورته وای په جواب کې پاک حبيبه اي شيء کم یو شی چې اکبر شهاده ډیر لوی دی په اعتبار د گواهی سره قل پخپل ورله جواب ورکړي چې الله شهید بیني و بینکم الله گواه دی پمیان زما او پمیان تاسو کې برسالتی و بان هذا القران کلامه پر رسالت د ما سره او په دې خبره سره چې دا قران الله وایي چې دا زما کتاب دی نو دام دا الله دعوه ده و اوحي الي هذا القران او وحي کې دې شما ته دې قران لانذرکم به د پاره دی چې وی روم ز په دې سره ومن بلغ او چاته چې ورسیدا قران ووحي الی هذا القران لانذرکم به ومن بلغ انکم لتشهدون خامخا تاسو چې لتشهدون ان ما الله الیه اخرى خامخا تاسو گواہی کوي چې پتا کې سره الله سره چې ده الہتن اخرى نور خدایانم دی قل تو ورته وای پاک حبیبا لعدم الدلیل علیه چې دای لره په دې باندې څه دلیل نشتا نو تو ورته وای چې قل لا اشهد زدا گواہی نکوم قل انما هو الهکم اله واحد انما الله انما هو اله واحد خبر دا د بل نه ده معبود لا شریک الله چې دنو هغه یو خدای دی و اننی بریء مما تشرکون او پتا کې سره د بریم دا غ شرک نه چې کوم تاسو کوي ومن اظلم الا احد اظلم منکم دې کې کوم تفصیل له هغه کستا سو خیال کې راځي نو په سلورمه سپاره کې هغه تفصیل راغلو او بیا هغه تفصیل چې دنو موږ د قران ټول آیاتونه په دې کې راجمع کړو چې من اظلم من افترا علی الله کذبا من اظلم ممن عم مساجد الله من اظلم ممن افترا علی الله کذبا من اظلم ها ممن منع مساجد الله ممن کتم شهادتا عنده من الله ټول قسم قسم آیاتونه چې پسکه کتمان حق پسکه په الله باندې دروغ جوړولو او پسکه چې د جمعات نه من کولو او پسکه چې د افتراء علی الله دی انو دغه ټولو کې چې کوم اختلاف او بیا دغه په مینس کې چې کما فیصله شو او مفسرین کوم جواب کړو د قران د آیاتونو مطابق نو هغه تیر شي ومن اظلمو ومن اظلم سوق د زیات ظالم ادا په کې خولي توجید چې لا احد اظلم منکم هر یو ظلم چې په خپل خپل حیثیت زیات ته بس نو د بلنا دا په کې سوق نشي ویل چې یو ځای کې الله یو سیسته زیات ظلم وای یو ځای کې کتمان حق ته زیات ظلم وای بل ځای کې د جمعاتون نه منکونکو ته زیات ظلم وای بل ځای کې چې دنو الله په افتراء علی الله باندې دې ته زیات ظلم وای مونږ وایو نه په هر هر په خپل خپل حیثیت زیات ظلم نو لا احد اظلمو نشته یو کس زیات ظالم ممن دا غچان افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ او کذب بیاات یا دروجن کې آیاتونه د الله تعالی انه لا یفلح الظالمون شان دا دې چې الله لا یفلح فلا نمومی الظالمون ظالمان شان دا دې چې کامیابی بنو مومی ظالمان و یوم نحشرهم جميعا فکم ورځ چې مونږ دې ټول راجم کو ایل قیامه یعنی قیامت پر ورځ باندې بیا د دې جواب نو الا ان قالوا والله ربنا مگر دې صرف داوی چې قسم مو دوی په الله باندې چې هغه زمون پروردگار دی وما كنا مشرکین دا وما كنا مشرکین او دغه سی الته کې دی چې کلام بنشي کولای الله سره لا یکلمهم ولا یاتیهم نو لا یکلمهم او دلته دی والله ربنا ما كنا مشرکین دلته انکار کوي چې زه مشرک نوم د دې غي اعتراضات تعارضونه چې آیاتونو مینس کې به جوابونه شو غم تفصیلی ذکر شوی تاسو ته یاد ان شاء الله ټول ته یاد دي کنه او یاد دي انظر کیف کذبوا نظر وکا چې څنګه دروغجن کړو دی علی انفسهم خپل ځانون لرا فیختم علی افواههم چراتګو کستا طرف تا نو یجادلونک نو خامخا جګړه وکي تا سره یقول الذين كفروا ای باغ کسان چې کافران دي ان هاذا الا ساطير الاولين ندی دا قران مگر دا قصه لړم بنو خلقو وهم ينهون عنه وين او عنه او دای منکه خلق لره دی قران نه ينهون أن يمنعون الناس عن القرآن وينهون عنه او تختی دی دی قرآن نا بی انفسهم پخپل زانون سرا و این یهلکون الا انفسهم او دا نا دا ان نافیه دی دی او نه بهلا کیږي مگر پخپل دی و ما یشعرون او دی شعور نه لري ولو ترى اذ قفوا على النار ولو ترى اذ قفوا على النار ما قبل ترى ربط سره فما قبل کې د قیامت ذکر او مخکې د قیامت ذکر دی او دا لقاءنا دا ملاقات دا الله تعالی چې دی لقاء دا چې دلته قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله کې چې کوم راضي نو دا لقاء چې دا نو دې کې دا لام کلام دا د نفس کلام نه دی دا لام چې دی دا پکې د نفس کلام نه دی جاره پکې نه دی بعضو ته اشتباه شوی دی چې دا دې کې لقاء الله کې دا لقای چې دا مجرود الام د وجه نه دلته کې دا باش ته کنه نو دا ول تاول فرمای ولو ترى يقفوا على النار کله چې ویل شي کله چې ویني ته اذو قفو چې کله پیش کړی شي دی په ور باندې نو فقالون وای بدی لرأيت امرا عظيما تبه واجب معاملې ویني یا لیتنا کاش نرد الى الدنيا چې موږ دوباره ورتاو شو دنیا طرف ته او په معنا د فاکر نو فلا نکذب بیاات ربنا پس مونږ با تکذیب نه کوو د آیاتونو د خپل پروردگار ونکون من المؤمنین او شوب مونږ د مؤمنانو نه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې کار بشي دی تما غسیزونه كانوا يخفون من قبل چې کوم دی پټول من قبل مخکې دینه په دنیا کې ولو ردو کچری پیش کړی شو په دای باندې دنیا کې لعاد لمن هو عنه کچری واپس کړی شو د دنیا ته په فرض محال ولو ردو بالفرض کبه فرض محال واپس شو نو لعاد لمن هو عنه نو بیا به دی را او پشی دا غ سیسته چې کم نه دی منع کړی شي وی دي و انهم لکاذبون او دی بخامخه کاذبون دروغجن به دروغ به جوړی په خپل عهد کې وقالو دا قاعده دهریه دي وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا دهریان وای نه دا مگر دا صرف زمونږ د دنیا ژوند دی بیا خو زمونږ دا ساچ دنو یا بس پیته دن نشي یا با خرت دن نشي یا پیشو ته وما نحن بمبعوثین موږ دوباره پاسیدون کی نه یو تاسو دې کلی کې مشته دلته چار چا پیر ډیر شي دي دهریان کله کله وای وای دا ګلاس پروت ته خدای دی اوچت کی چې زین اوچتو نو زمونږ والد ته یو مناظره او پسن 85 کې د دهریانو سره تنظیم انصار الاسلام په دور کې انا هغه ورته وی وی دا ګلاس پروت ته وای چې زین اوچتوم خدای دې اوچت کې چې تاسو وای چې خدای هر څه کوي مونږ نه کوو ان والد سه مې هغه ورته وی وی دغه دی بیا خو په مونږ باندې ستاو منو چې تار سره کولې چې خدای نشي کولې چې ته کم ځای نه راوته یا ځان وړو کې کا یا غزا ځان تغټ کته پکې دن نشه نو بس پته به ولګي چې تار سره کولې چې خدای نشي کولې نو خدای سره څوک دا خبره کول شي چې الله ته نشي کولې زار سره کول شم ان دې دې کې فرمای ولو ترى اذ وقفوا وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا کله چې وینې ته کله چې دې پیش کړی شي علی ربهم په خپل پروردگار باندې نو قال اور تو فرمای الیس هذا بالحق ولذا باس بعد الموت حق نو سبا کوشش وکړئ دولسنی مولدان را ورسوي ښا دا خو موږ وختي فارغيږي دولسنی مول چې راځي نو سبق بلګ رسی تیر زر زر بنوایو بل وبکه باید زینو کې زینو نه پریدو اسانه وي د سوره انعام آیت نمبر 31 او د سوره انعام درې مرکو دومي سپاره لسم رکو چالو کی قد خسر الذين ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې ما قبل کې د قیامت ذکر او مخکې د قیامت ذکر دی فلقا کې چې کملام دی غد نفس کلمې دی جارن دی دویم ربط او مناسبت هغه دا دی چې په ما قبل کې ذکر د منکرینو د آخرتو او په دې کې ذکر دی د دغه مکذبینو د آخرت گویا دواړو رکوګانو کې ذکر د دغه مکذبینو دی الله فرمای قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله په تحقیق سره نقصان کې پراتی دی هغه کسان چې دروغجن کوي آیاتونو د الله تعالی لره حتا اذا جاءتهم الساعه بغتتن ترسه حدا پوری چې راشي دای سره د غروز د قیامت ناصافه الا ما یزرون الله فرمایي سمره بد ده چې دی کم بوج بوچتای اور پسې فرمایي ومل حیات الدنیا دا ما فرطنا فیها افراط زیاتی دی یو سیس ته وای چې په یو سیس کې یو انسان زیاتې کوي نو هغه ته افراط ویل شي او تفریط دا کمی دی یو سیستم په یو سیس کې کمی او کوي ناغه ته تفرید ویل شي افراط او د تفرید دغه سي صاحب کشاف او روح المانی چې دا ها ضمیر چې د پفیها کې دا یا دنیا طرف ته راځي دي یا الساعه یعنی قیامت طرف ته راځي دي کچری په دی فیها کې دا ها ضمیر دنیا طرف ته راځي وي کم چې مخ کې تیر شوی دنیا ذکر الا حیاتنا الدنیا آیت نمبر 29 کې چې کوم د دنیا لفظ تیر شوی دی کچری راها ضمیر دغه دنیا طرف ته راځي وي انو بیا با په دغه صورت یو معنی دا چې هي افسوس په مونږه باندې چې مونږه کوتاهی کړی دا په ژوند دی دنیا کې هي افسوس په مونږه باندې چې مونږه کمزوري کړی دا په دې ژوند دنیا کې د دنیا په دې ژوندۍ کې او کچره الساعه طرف تراجی وی نو بیا به معنی دا وی ډیر بد بوجونه دي چې کم دی اوچت کړی دي ورپسې الله فرمای ومل حیات الدنیا او نه د ژوند دنیا ومل حیات الدنیا او نه د ژوند دنیا الا لعب وله مگر ټوکې او مسخري دي ولدار الاخرته خیر او خامخا کور د اخرت چې دین هغه بهتر دی دا الله د آیاتونو انکار کوونکې دي اصل کې ترمذی کتاب التفسیر کې یو روایت ته دی ځای کې ترمذی کتاب التفسیر الته یو روایت امام ترمذی رحمت الله علیه راغسته دی چې ابو جهل وی نبی علیہ الصلات والسلام ته چې یا محمد لا نکذبک اے محمد علیہ الصلات والسلام لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به ولكن نكذب الذي جئت به موږ ستا تکذیب نکو مگر تا چې په کوم سیز باندې را تک کړي دي موږ دغه قران تکذیب کول غواړو ولكن نكذب الذي جئت به دا قران تکذیب کول غواړو په کوم باندې چې تا دلته را تک کړي دي ترمذی مسند احمد مستدرک حاکم هغه کیسه د مرسلینو بعض واقعات د مرسلینو من تبعیزیه ده نبأ نبأ اهم اخبار ته وی اهم خبرې چې کومي اهم واقعات هغه ته نبأ وی نو د رسولانو هغه اهم خبرې د بعضو تعالی راغلي دي وان کل وان کان کبر علیک اعراضهم وان کان او کجریوی کبر ای عظما علیک یا رازهم کستا د حرس د وجه ای لحرسک ستا د حرس د وجه دا غي دا اعراض عن الاسلام کا پتا باندې ډیر درون لګي نو فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض دا اصل کې دې په شان نزول کې مفسرین یو واقع لیکلی دا چې وفد راغې او دا فارمولې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخې ته پیش کړه یو وفد د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار ته راغې او دا فارمولې پیش کړه چې بس زمونږ په ځړ کې خدا خیال راځي کچره الله غواړم دا ټول غرنه چې دا د سرو زرو جوړول شي ان تعالی الله رب العزت نه سوال وکړه چې د صفا دا غر چې دنو دا موږ د پاره د سرو جوړ کی بس اسانه فارموله ده د صفا دا غر چې د بس دا د سرو زرو کا نو موږ ټول ایمان راړو حضور علیہ الصلات والسلام په ځل کې دا خیال راغې چې کچره الله تعالی وغواړي نو دا خو د سرو کول شي بس سوال به نه وکم او په دغه ځای کې چې څنګه دا په ذهن کې راغله نو الله دا آیاتونه نازل کړ کچره تغوار نو بس مکه کی سوریو کې اسمان ته پیندر پایو کې جا ټول نشانات بول راړي علامه علوسی رحمت الله علیه دلته کې وایي چې دا فإن استطاعت دا شرط ته فإن استطاعت وإذا شرط ته او جزاء محذوف د چې فعل فإن استطاعت ففعل کچری تغواړي کچری طاقت لري نو وکداسي بیا به الله طرف ته ټول ورتاویږي ټول برا پاسې او ټول باغ طرف ته ورتاویږي دې دې کې بعض خلک انما استجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم الله نو موتاونه د سماع موتا د دې نفي بعض ثابتې بعض دلته نفي د سماع موتا ثابتې حالان کې دلته اثبات د سماع الموتا دی وای څنګه د سماع الموتا دو شکونه دي سماع الموتا کې چونکی دو شکونه دي په سماع الموتا کې دو شکونه دي که قبرونو په خوا کې څوک درود شریف وای یعنی د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د روزه په خوا کې څوک درود وای نو پیغمبر اوري او کنا اوري دو شق دي چې اوري کنا اوري بل یو خبرم ذهن کې کې خدل غواړي چې دا مسله د سماع الموتا د انبیاو د ناوریدو دا مسله چې کومه ده دا د سن 1374 سنه هجری نه مخکې نه و 1374 سن هجری کې اړمبنه انکار د دې مسلې عنایت الله شاه بخاری کړو گجراتی اړمبنه 1374 سن هجری کې دینه مخکې دا مسله نه و حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوا رشیدیه کې لیکي مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوا رشیدیه کې لیکي چې د انبیا په سما کې د انبیاو په سما کې د هیڅ اختلاف نشته د انبیاو په سما کې د هیڅ اختلاف نشته مولانا رشید احمد گنگوی لیکلی حضرت انویر رحمت الله علیه امداد الفتاوا کې لیکي حضرت تنویر رحمت الله علیه امداد الفتاوا دا غي خپل فتاوا دا غي کې لیکي چې په دې باندې د امت اجماع ده یعنی په سماع المعتاد انبیاو کې په سماع د انبیاو کې د امت اجماع ده هیڅ په کې اختلاف نشته یعنی دغه زمانه پورې دا اختلاف نو دا نننی بوټي دي خریډي دي خریډي هرړې پیجنې نو راوځي او بس نو کار شروع کی تعلیم القرآن یو رساله ده د شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه د مدرسې د پینډه نشایع کیږي د مولا غلام الله خان رحمت الله علیه دا تعلیم القرآن رساله داغه په زندګۍ کې چې وکړ راتلا نو پاغي کې لیکلی و چې په دې مسله کې د فریقینو ایس اختلاف نشتا بلکې دا یو اتفاقی مسله ده چې انبیا په خپل قبرونو کې اوري دا د شیخ د زمانه پاغه رساله کې صفه نمبر به بیا دا تاریخ به بیا تاسو ته وخېما چې پاغه کې شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه شیخ القرآن د پینډه هغه باقاعده دا فتوا لیکلی و چې په دې مسله کې د فریقینو سره اختلاف نشتا چې انبیا فخپل قبرونو کې اوري ژوند دي اوري دغه سي اختلاف چې کړو نو عنایت الله شاه گجراتی کړو او چې اختلاف یو کو بیا سره لک خلق ملاو شو انو بس چې خلق چا سره ملاو شي دو سلور بس اخو لیډر شي بیا بیا لیډر شنو وای ورکولا ورکولا ورکولا نو ارزه ته نره نره واو رسیدا چلی دا دویمه مسله ده دغه یو کو د انبیاو د سما مسله وا دویمه مسله د عام مړو د اوریدو او د نه اوریدو ده دغه مسله چې ده نو دا د صحابه په زمانه کې تابعین او زمانه کې تبع تابعین او زمانه کې دا مختلفن فی وا دا د پخوانا د نبی علی صلوات و سلام نه پس د صحابه او د زمانه نه مختلفون فی مسله چالو شو چې دا عام مړي اوري او کنا اوري دغه اختلاف د صحابه د زمانه نه چالو شي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها دا منکر و حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سوي چې عام مړي نه اوري انبیاء سمانه ګوري د انبیاء په سما کې سما او الانبیاء په دې کې ګور اختلاف نشته د عام مړو بارکه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها انکار کړ وغي وی چې ناوري جمهور چې کوم صحابه حضرت عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین نه علاوه چې کوم جمهور صحابه نو هغه جمهور صحابه چې نو هغه ټول قائلو جمهور ټول صحابه هغه قائلو چې او عام مړي اوري ابو ذر یو کس وی عائشه صدیقه پنځپی راو انو ما ورته مې بیا راځه د عائشه صدیقه خو نور اقوالون دي ته خدا وای چې ام المؤمنین چې ونه امون سره وا ناراضه نور اقوال دي بیا ټول اقوال د حضرت عائشه راخلو چې اچا سره وا یا نور اقوال لاغشت کنه نو دې دې کې جمهور صحابه چې دي نو د جمهور صحابه او رائے داوا چې دا عام مړي چې دي ان هغه اوري یعنی د سما قائل دی دغه سي فتح الباری عمدۃ القاری ارشاد الساری فتح الباری عمدۃ القاری ارشاد الساری دا ټول ګوري په دې ټولو کې دی وخالف هل جمهور چې حضرت عائشه سره جمهور مخالفت کړو وخالف هل جمهور دلیل د سماع موتا دلائل د سماع موتا فالشهاب المبین او په مسلک منصور وغیرہ کې تفصیلی شتا شهاب المبین او مسلک منصور په دې کې تفصیلا مذکور دي تلخیص المفتاح مختصر المعانی تلخیص المفتاح مختصر المعانی او مطول وغیرہ کې اکثر چې کوم طلباو دا کتابونه ویلي نو هغه د تشبیه د پاره سلور شرایط ذکر کړی دي تلخیص المفتاح مختصر المعانی او مطول چې د تشبیه د پاره سلور شرایط دي یو شرط د تشبیه چې ده هغه مشبہ ده دوی مې ده مشبہ به یعنی مشبہ لره پکې موجود دل ضروری دي مشبہ به لره پکې موجود دل ضروری دي حرف تشبیه پکې لازمی دي او وجه تشبیه پکې لازمی ده سلور خبرې پکې ضروری دي مشبہ مشبہ به یعنی دا تشبیه افراد دي وجه تشبیه او حرف تشبیه چې دا سلور واړه پکې وینو تشبیه به صحیح وي یو سیز له څوک تشبیه ور کوي د بل سره نو پاغي کې سلور افراد د تشبیه دا پکې پیجندل ضروری دي استعاری بیا جدا خبره ده چې کله کله کله تشبیه موجود وي لکه زیدن کل اسد زید پشان د زمری دی او دغه چې کله کله محذوف لکه زید اسد زید زمری دی یو سړی وایي چې زید زمری دی دغه چې شیخ جرجانی په اسرار البلاغت کې شیخ جرجانی رحمت الله علیه په اسرار البلاغت کې هغه یو خبره لیکلی ده چې وجه تشبیه د مشبہ او د مشبہ به کې یو وی البته فرق دومره وی چې په یو کې ادعا اند او په بل کې حقیقتا نه هغه وای چې مشبہ مشبہ به کې وجه تشبیه یو وی او فرق صرف دومره وی چې په یو کې ادعا ان وی او په یو کې حقیقتا وی ادعاءا او حقیقتا دغه چې اوس الله تعالی ژوندۍ کافرانو لا په دوو سيزونو کې تشبيه ور کړی دا ژوندۍ کافرانو له د مړو سره په دوو سيزونو کې الله تعالی تشبيه ور کړی دا مسله غره صرف هغه ټیکنیکل کم انداز کې چې د سو خرابې هغه ټیکنیکل انداز کې تاسو پویول مقصد دې لغون نه ځای کې نور کو بیا دلایل له سماع الموت ان شاء الله نو لسمه کې سورې نمل کې به خبرې کوو لیکن دې دې کې غ ټیکنیکل انداز کې چې څوک تا ته مشبہ مشبہ به مخې ته کوي نو پاغې ځان کویل غواړي چې اول کو د تشبیه لپاره افراد چې دین هغه شرایط سلور دي مشبہ فرد دے مشبہ بی فرد دے حرف تشبیہ فرد دے وجہ تشبیہ فرد دے دا پکې لازمی دي بل دا چې په دوو سيزونو کې تشبيه چې دنو غل لازمي ده خو کله به دا ادعان وي کله به حقیقتا وي لکه شیخ جرجانی چې کومه تذکرہ کوي نو دا سي ورپسې او هغه چې دنو هغه تاسو تلخیص المفتاح متولو په دغه کې مختصر المعانی و غیره کې تاسو هغه افراد تشبيه چې دنو هغه تاسو کتلی دي چې افراد د تشبيه دغه دغه دي دغه سي ژوندو کافرانو لچې الله تعالی تشبیه ور کوي د مړو سره اپ دوو سيزونو کې یو ور سره په سمون کې بل ور سره په عميون کې سمون بکمن عميون چې دا کان دي اړاند دي ګونګيان دي او بل په موتا سره ورله تشبیه ور کوي په مړو سره نو مشبہ چې دین وغه ژوندې کافر دی ژوندۍ کافر له الله دوه سيزونو سره تشبيه ور کوي یو په صم مکمن هم یون سره او یو په مړو سره نو مشبہ چې دنو هغه ژوندې کافر دی مشبہ به سمون دی یا موتا دی مشبہ ژوندې کافر د دل تشبیه ور کوي کنه نو مشبہ به سوک شو یا کون دی کون چې دی نه اوري کون نه اوري کنه او یا مړ دی چې دی نه اوري دوارو کې یو سره تشبیه ور کوي کنه نو چې کله یو سره تشبیه ور کوي نو اوس عدم قائلین وایي چې تشبیه د عدم سما ده الله چې دا کوم تشبیه ور کوي ژوند دي کافر له نو دا تشبیه د عدم سما ده نو کچری دا تشبیه د عدم سما شي نو اې د عقل ړوندا بیا هو کافر تم وای چې تناوري بیا هو بداوي چې ژوندې کافرم ناوري ولی وجه تشبیه یو ده وجه تشبیه هغه یو دنو ته بیا ژوندۍ کافر ته وای چې دین اوري چې وجه تشبیه یو شو نو چې کله د مشبہ مشبہ به وجه تشبیه یو شي ان بیا خو بخامخه هغه دوار یو منل غواړي کنه اوس دغه سی وجه تشبیه څه شی دی علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه او سراج المنیر دواړو دغه وجه تشبیه لیکل دا وجه تشبیه څه شی دی علامه جلال الدین بهم فی عدم الانتفاع بما یتلا علیه وجه تشبیه عدم انتفاع دا چې فائدہ به ورته نه ملاویږي اوس دا سماع چې دنو دي ته سماع نافع سماع نافع سماع ظهور سماع تدبر سماع فهم دا ټول دي ته ویل شي اوس د دې نفي نه مراد نفي د سما نه ده دا خلک یو بل مغالطه کې پراتی دي دای بزر تا ته وایي چې قران قطعي دی او حدیث چې دینو خبره واحد ظنی دی قران قطعي دی او حدیث چې دینو هغه خبره واحد ظنی دی وای به چې مونږ د قران نه ثابتو چې مړي چې دینو هغه نه اوري کم ځای نه ثابته وای قران وای چې انک لا تسمع الموتى وای قران وای چې انک لا تسمع الموتى موږ ورته یې سادهګانو نحوم تاسو نه دی ویل لا تسمعو کې خو اسما نفي د اسما ده نه چې د سما ده اسما متعدی باب دی او د متعدی باب د دې مطلب سره مطلب دا دی چې تنشي اورول دې مړو ته لکه څنګه چې انک لا تهدی من احببتا پیغمبر ته الله وی چې ته هدایت نشي ورکولې چې څوک ستا خوخي ابو طالب لې چې دعوت ورکولو الله ورته فرمایل ته هدایت نشي ورکولې نو انک لا تهدی او انک لا تسمعو د دې په میانس کې دغه مطابقت ته لکه څنګه چې ته تشبیه د پارسلور وجه بیانې چې د تشبیه ارکان چې دی غسلور دي حواله د تلخیص المفتاح او مختصر المعانی او د متول ورکه نو دې ځای کې انک لا تهدی انک لا تسمعو نو دې بزر دا مغالطه در کی چې قران دا قطعی دی او خبر واحد چې دنو دا ظنی دی نو ته ورته دا وای چې او بیا بدا وای چې د قطعی تعارض کله د ظنی سره وی نو موږ به قطعی الو او ظنی بنا اخلو قطعی له ترجیح ورکوم ورته یا او ټیک د قران دا قطعی دی نو بیا بیا سوي بیا وای تاسو وای چې المیت یسمعو بخاری په دې باندې باب قائم کړی دی چې المیت یسمعو مړی اوري الموتى يسمعو امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باقاعده باب قائم کړی دی چې دا مړي چې دینو دا اوري اوس امام بخاری رحمت الله علیه دغه خبره چې دی وکي نو موږ ورته بیا بل خبره دام کو چې د تناقض د پاره سو شرطونه دي تناقض د پاره سو شرطونه دي چې ته تناقض راولي په میان د جملتینو کې نو هغه د پاره بس شرطونه ای او هغه د نحوی کتابونو بیان کړي در تناقض هشت وحدت شرط ده وحدت موضوع محمولو مکان وحدت موضوع محمولو مکان تناقض د پاره شرطونه سی وحدت موضوع ومحمولو مکان د موضوع د محمول او د مکان د دې مطابقت چې وی تناقض د پاره وحدت د دې ټولو لازمی وي اوس تناقض د پاره چې کله دغه وحدت شرایط لګیدل دغه شرایط لګیدل عامونه عیان راغستی دي نو چې کله ته دا وې چې د تناقض د پاره دا څه شرطونه دي نو هغه شرطونه چې کله بیان کینو بیا وای چې بهشک قران مقدم دی لیکن الله تعالی الله تعالی چې دنو هغه قران او حدیث کې تناقض چې کله راشي نو د الله قول قران یعنی هغه قطعی الثبوت دی نو هغه به اخلي لیکن که کله تناقض په میان د قران او د حدیث کې راځي که کله تناقض په میان د قران او د حدیث کې نیوي انو بیا خو دې ده کې دا خبره شته نه چې قران دی ولی وانه غستا او حدیث دی واغستو حدیث ته خبر واحد ظنی وایا خو چې کله قران سره تناقض وي او په دې ځای کې لا تسمعو دا متعدی باب دی دې کې دا لا تسمعو چې دی انو دلته په قران کې لا تسمعو دا موضوع ده لا تسمعو موضوع ده لا يسمعو موضوع نه ده ګوري کلا يسمعو بالکل موږ واستاسو خبره منله لیکن قران کریم کې دلته لا تسمعو او رول والا او په حدیث کې المیتو المیت یسمعو الته موضوع دی یسمعو دا او په قران کریم کې موضوع چې ده لا تسمعو دا قران کریم کې متعدی باب دی او په حدیث کې چې ده نو هغه لازم باب دی او په لازم باب او متعدی باب کې تناقض دی او بل سره باقاعده موجود دی دا خو تناقض دی لازم باب او متعدی باب دا یو بل نه جدا جدا دي وحدت د دې دواړو شتنه دی یو بل سره نو په دغه ځای کې تعارض د کم ځای نه ثابته یو ځای کې محمول یو دی بل ځای کې محمول بل دی په محمولانو کې اتحاد ناراضي قران کې محمول دی لا تسمعو متعدی باب دی حدیث کې محمول دی اغا دغه یسمعو نو تعارض پکې نشته قران په خپل ځای حق دی حدیث په خپل ځای حق دی خلکو تدامو چې قران قطعی ثبوت دی او حدیث خبر واحد ځنی دی دی په قران عمل نه کوي په حدیث کې مونږ وایو نه زمونږ په دواړو باندې عمل لري قران ایت لا تسمعو دی دا خپل محمول په اعتبار سره مونږ په لا تسمعو باندې عمل لري حدیث کې وایي اسمعو د خپل محمول په اعتبار سره په اسمعو باندې عمل لري او باقي کې حدیث کې چې دنو جمهور محدثین رائے دا او د جمهور محدثین رائے لمونږه د یو صحابي پر آی باندې ترجیح ورکو نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې المیت یسمعو یا الموت یسمعون مړي چې دي نو دا اوري مونږ په دې وجه دا سی وایو بل دې بدل دلته دردا خبرو کې چې حضرت عائشه چې انکاری ده چې حضرت عائشه انکاری ده نو بیا تاسو څنګه د حضرت عائشه سره مخالفت ته مونږ وایو نه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ام المؤمنین کو انکاری دا لیکن الته جمهور صحابه سره څه چلو حدیث کې راځي وقال فهل جمهور حدیث ټولو کتابونو دا روایت راغسته چې وقال فهل جمهور ټول دا لفظ راغسته چې مخالفت کړي د حضرت عائشه سره جمهور او جمهور سره څه چلو کو او چې د کم سیز نفی دا اناغه خود اورولو نفی دا چې انک لا تهدی انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى کې د اسما نفی دا انو د اورولو نفی دا لکه څنګه په انک لا تهدی کې چې پیغمبر ته هدایت نشي ورکول نه غي مطلب دا دی چې دا کافران به هدایت نه مومي وګورئ کنه انک لا تهدی انک لا تسمع کې فرق شته انک لا تهدی اے پیغمبر ته هدایت نشي ورکول کم چې کافران دي او انک لا تسمع اے پیغمبر ته نشي اورول چې کمړ دي نو مطلب بیا کده انک لا تسمع دا وی چې لا مړی نه اوري نو انک لا تهدی مطلب بدای چې په ټوله دنیا کې یو یو کافر باندې مسلمانی کی وګورئ دواړو آیاتونو یو شان نه دي وګورئ دې حمل ته کچره مطابقت د دواړو آیاتونو راولي بیا دې ځکه چې قران کې کومه ترجمه کې قران قطعی ثبوت تستا خبره بالکل صحیح قران قطعی ثبوت ته قطعی دی حدیث خبر واحد دی ظنی دی د قران په دې آیت باندې دواړه آیاتونه یو بل سره وګوره چې دواړو آیاتونو مینس کې بیا تفاوت د کوم سیز راغی ال تاسو ته وای چې نه کافران به تر قیامت پوری مسلمانیږي با اپ خپل مو چې زور تډیر غټ شاعت د دین کوم د وحدانیت د باری تعالی ورته کوم خلق مسلمانوم بس صرف په دې لږ ځای کې یو څو مسلمانان جوړ کړي نور ټول دنیا کافره ده کنه جی نور ټول تیار ده په مینس کې دومره غوندرنا ما راځته ده هغه پړک ورته ما کړې دې بیړځي ما سره ده پیغمبر رستو پاتې شو کابرین دیوبند رستو پاتې شو صحابه تابعین رستو پاتې شو انبیا ټول رستو پاتې شو په مینس کې بس دا بل نوې پیغمبر راغې نو دای په کې نوې پیغمبري راوي استا خلکو ته دین راوي استو کدا څنګه ده سما د تفهم او ریغیتان بګما سما باندې دی پویږي سما نافع چې کوم تویل شي والموتى يبعثهم الله اي الكفار شبههم بهم في عدم السماء سما باندې الکلام هم داخل له نکره نه دا او الکلام د عهد دی نو د عدم السماء نفي نه د شوی ګره د عدم السماء هغه ګره نکره نه دا وقالو لولا نزل عليه آیه من رب او دی وای چې ولې نه نازل کړي شوی په دای باندې آیه من ربه یو نشانی د جانب د پروردگار د دینا کد ناقت والعصا والمائده لکه څنګه چې پاغي نشانه راغورځیدلې وي را را نازل شوی وي لکه چاله وکراغلی وا چاله عصا ملاو چاته دسترخوان قل ان الله قادر تورته وای چې پتا کې سره الله قدرت والده علی ينزل آیا په دې باندې چې نازل کی او نشانی لکه څنګه چې مطالبه کوي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي وما من دابه فی الارض وما من دابه فی الارض او ډیر زنده سر او نشته او زنده سر په دې ځمکه کې ولا طائر او نه مرغ یطیر بجناحیه چې دا الوزی ما فرتنا ندی پریخی مونږه دلته فرتنا په معنی ترکنا کې دي پری خودو په معنی کې ګوره اور سره ورته وګوره ما فرتنا ندی پریخی مونږه فل کتاب په کتاب کې من شي ان سې لرا ای فل قران مما يحتاجو په قران کې ثم الى ربهم يحشرون بیا با الله خپل پروردگار طرف ته دی ور جمع کی دی شي يحشرون المكلفون بل یاو تدعون بلکې خاص هغه ته بلنه ورکوي فیکشف ما تدعون پس لري بکی ما تدعون هغه شی د کوم د پاره د کوم عذاب د پاره چې تا بلنه ورکړي واغه طرف ته الیه ای الی کشفه داغي کشف طرف ته دلته الله تعالی فرمایي هغه موږ مخکې ذکر کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې موږ له ید بیضا او موږ له عصا او موږ له ناقاو موږ له فلان کې شي دلته الله تعالی فرمایي چې موږه د پیغمبر موږه پیغمبران مخکم لیګلی دي موږه پیغمبران مخکم لیګلی دي او په خلکو باندې قسم قسم بأسا او ذرا یعنی تکلیفات پریشانه مالی پریشانه بدنی پریشانه دوارو طرفو ته زیانا د دې نسبت کی تفسیر کی تفسیر کبیر کی دی چې د زیانا نسبت کله الله طرف ته وی د زیانا نسبت چې کله الله طرف ته وی انو بیا په دغه صورت کې تخلیق په وجبان دی ودا چې دغه تزین چې دنو پیدا کړي الله تعالی دی دغه تخلیق په وجبان دی چې دغه تزین دا پیدا کړی الله تعالی دی او که شیطان طرف ته وی نو د سبب په وجه باندې وی چې شیطان سبب جوړیږي د دې خبرې چې تزین واچي په زړونو د انسانانو کې د کفر او د بدو کارونو نو که تزین نسبت الله طرف ته وی نو د خلق په اعتبار سره وی که شیطان طرف ته وی نو د سبب په اعتبار سره وی یعنی د کسب په اعتبار سره وی پس هر کله چې هیر شو دین عذاب ما هغه عذاب ذکرو به چې نصیحت بکې دې شو دې ته پاغه سره نو فتحنا علیهم ابواب کل شی نو کلا وکړه مونږه پدی باندې دروازې د هر یو سیزو دروازې د هر یو سیز دې مطلب دا نه دی چې مونږه پدی باندې د هر سیز دروازې کلا وکړه یعنی ختم نبوت هم دي ته ملاو شو صحابیت هم دي ته ملاو شو صحابیان هم دې جوړ کړو ختم نبوتم دیتا ملاو دے نا حاشا وکلا دا څه کو چلی نشی کېده مطلب یې څه دی چې د دې مناسب څه سيزونه وو مال اولاد وغیرہ نو اغم ورل ورکړو داغه دروازې په کولا وکړي حتا اذا فرحوا ترس حد پوری چې کله دې خوشاله شو بما اوتو پاغه سباندې چې کم دې لور کړی شو او دبر چې د دادی ویخ ته ویل شي ویخ ته ویخ پیژنې کړه وختونو می مالې بس ویخ او لکای تم ویل شي انو په دی وجه باندې وای چې فقطعا کټ کړې شو ویخونه د دغه خلکو خلک چې چاته وی ویخ دی وزا ویخ دی وزا یا بیخ دی وزا بیخ ویخ یو شی دی او بیخ په صحیح پښتو کې دی ویخ چې د زمونږ پښتو کې دی نو فرمایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس کټ کړي شو ویخ داغه کسانو چې ظلم یې کړو اوس چې چا ویخ ني کې ناشته و نشي قدرې دې نشي ګرځې دې نشي ویخي نشته نو چې دای نه نو هیڅ نشي کوله الله وی د کافرانو ویخ می کټ کو کچر راونی و الله تعالی کچر واغست الله تعالی سمعکم استاسو دا اوریدل و ابصارکم او استاسو دا لیدل و ختم علی قلوبکم او مهر لګو پزړونو استاسو باندې من الہ غیر الله یاتیکم به سوق به یغه خدای چې را بیړی تاسو له غیر الله دا الله نه علاوه یاتیکم به چې تاسو لبدا اوریدل دا غوګونه دا سترګي دوباره درکې دا سشته سوق څوک چې الله ډون کړي چا بیا صحیح کړ نه دې صحیح کړی شي دا الله تعالی په قدرت کامله باندې دلایل د قران د آیاتونو دي انظر کیف نصرف الایات نظر کوي تاسو چې څنګه بار بار بیانو موږ آیاتونه نصرفو ای تکرارن ثم هم یصدفون بیا دې اعراض کوي د دینا ثم هم یعرضون بیا هم دې دین اعراض کوي الله فرمای قل تورته وایا خبر ورک دی لا رایتکم آیا ویني تاسو ان اتاکم عذاب الله کچر راغ تاسو لا عذاب د الله تعالی بغتتن ناساپا او جهرتن یا خکار بارا هل یهلک الا القوم الظالمون نبشی هلاکی دے مگر قوم ظالمان مرگ بن رازی تباہی بن رازی مگر قوم د ظالمان لا قل تورته وای لا اقول لكم عندي خزائن الله اے پیغمبر تورته وای چې زه تاسو ته دانه يم چې ما سره خزانه د الله تعالی دي ولا اعلم الغيب او نه زه په غیب باندې عالم يم اول کو دې ما قبل سر ربط مخکم د مشرکین او هغه مطالبه وا مشرکان یو مطالبه کړو دلته د مشرکانو یو مطالبه ده مخکیم دا غي مطالبه او د راتلونکو آیاتونو کې مطالبه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د هر چیز خزانه موجود شي دار څخه خزانه ور سره دی غور له جواب ورک قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب دې ترجمه سره زه علم غیب باندې نه پويګم لا اعلم الغیب دی ترجمه ته سوچو کوي زین می غیب نه پیژنم لا اعلم الغیب ز عالم نیم په غیب باندې لا اعلم الغیب ز علم غیب نه پیژنم ز په علم غیب نه پویګم ز عالم نیم په غیب باندې لا اعلم الغیب احمد رضا خان یې ترجمه کړی دا خپل تفسیر کې هغه لا اعلم الغیب ز از خود غیب باندې نه پويګم دا از خود لفظ په کې د ځان نه راځته د آرامي توپ د پاره ز از خود په غیب باندې نه پويګم دا د از خود کې د غل ګولې دي سمره تحریفات چې د قران په تراجمو کې احمد رضا کړی دي او په الفاظو کې داغه مد مقابل دي نور کړی دي نو علماء دیوبند مسلک خو بینابین دي په تراجمو کې چې څومره تحریفات احمد رضا کړی دي نو دومره په ټوله دنیا کې بل چا نه دي کړی بل چا په ټوله دنیا کې دومره تحریفات نه دي کړی لکه خان صاحب چې کړی دي خزائن الله سوراخ والے لیکلی دي چې دا خزائن د خزاني جمع ده خزانه دا بالکسر چی کنه چې د خیلان دي زیری د خالان دي چې کله زیری خزانه مونږ وایو خزانه د پلان کی سره خزانه ده خزانه نه خزانه بکسر الخاء دا گنجینه ته وای گنجینا یو لوی درنه خزانه چی کما هغه ته ویل شي نو قل لا قل لكم عندي خزائن الله ورتوایا چې زه نه ام تاسو سره چې ما سره خزانه د الله تعالی دي ولا علم الغيب او نه په غیب باندې عالم يم ولا قل لكم اني ملك او نه ما تاسو صدا ویلي چې زه فرشته يم ان اتبع الا ما يوحى الي زه تابعداري نه کوم مگر دا غواحي کوم چې ما طرف تکي دي شي قل تو ورتوایا هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابرې دي شي دا لاند او بینا افلا تتفکرون آیا پستا سوال فکر نه کوي وانذر به الذين يخافون او ير و پدې سره خلق لره چیریږي ان يحشروا الى ربهم دې خبرې نه چې غیب جمع کې دي شیخ خپل پروردگار طرف ته ليس لهم من دونه ولي نشته دې د پاره داغ نه علاوه سوک کار ساز ولا نصير او نسوک امداد کوونکې ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع او نه سفارش کوونکې بغیر د اذن داغنا بلا اذن لعلهم يتقون خایږي چې دی او یریږي ولا تطرد الذين ملرك واغ خلق لرا ولا تطرد الذين ملرك واغ خلق لرا وسول وانذر به الذين يخافون یعنی ما قبل سر ربط سره چې برم د قران ذکرو او اوس هغه قران سره د تنزيل ذکر دی بر د قران ذکرو اوس په هغه قران سره د يرولو ذکر دی تنزيل د يرولو ذکر بل ربطی چې دغه دا دی چې په ما قبل کې بیان د فسق د مکذبینو ما قبل کې بیان د فسق د مکذبینو د اعراض داغیو او په دې کې انذار دغه مکذبینو دی یعنی دای مطالبه کوي د ملاقات د الله تعالی شان نزول یې سره د دې آیاتونو عتبہ شیبہ ولید یو عتبہ یو شیبہ یو ابن ربیعه داغه مشهور مشرکین چې د شیطانت چنجه او پدې کې داغه مشرکان عتبہ شیبہ ابن ربیعہ دای چې ودی راجم شو مخبلو کې خبره کوي مطعم ابن عدیم ور سره دی مخبلو کې یو مشوره وکړه ابو طالب لراغل او ابو طالب ته وای چې ورته وی چې کچرستار واره دا غریب خلک د خپل مجلس نه پاسي دا غریبانان چې راشي او ناس دي داغه په مجلس کې کدا پاسول نو بس مونږ به راځو کې نو ور سره بس رو رو به بس د دشو مونږه مونږه سم بس توبه و باسو دا غریبانان دی پاسې نو مونږ سره یو مونږ به راځو ناس به ور سره ابو طالب نبی علیہ الصلات والسلام ته دا خبر وکړه حضرت عمر ورته دی کې څه حرج دی پاپسی کنه دی د مجلس نه دا خو صدا سي خاص خبره نه ده بس پاسی به ټول هر کله په دې مسلمانان کی الله دا آیاتونه نازل کړو او حضرت عمر هغه بیا معذرت وک چې ولا تطرد الذين مل رکوي تاسو هغه خلق لره يدعون ربهم چې بلنه کوي خپل پروردگار ته بالغدات والعشي سحر او ما خام يريدون وجهه چې طلب کوي د الله تعالی ملاقات او رضاونګي ما عليك من حسابهم من شيء نشته پتا باندې دغه مشرکین د حساب څه شي اي من نقض في شرفهم واموالهم او مسله به دی واړی غریبانان به پاسه نو دا مالدار خو ګره د دین نه دی مالدار خو پړسی پړس دا خو غریب دی دی دین ته نیغ نیغ کیږي روزم غریب نیسی منډم غریب وای خدمتم غریب کوي پندونم غریب راړي یو یو ګډونم غریب کوي امالدار به پترنګړې داسې ځان نو سندي کدا سیله غو نسې داسې دوړه دوړه غو نخکاری ماته الرجی دا الرجی نه اتی دی درته غریب ټول ورځ پند به پساري کوي پټي کې ولاو کوي ګوډ بکای او چاره ورسره بوس به صفا کوي ارس به کوي هغه امالدار ته الرجی د خپل غلو نه هم د الرجی لګیدلی الته به رومال ورته نیولې پړس هغه صفا شي راځته بٹن وای پرشر سره صفا کی ا دې افغانستان ته د د افغانستان صدر چونو یو زمانہ کې د امریکای صدر کینیډیو افغانستان کې د ظاهر شاه بادشاہ نو د ظاهر شاه چې دنو دی دغه ته تلو امریکای ته لړ انو التا غي ته وای چې دغه پښتو کې افغانستان کې په پښتو ژبه استعمالي کې پارسیس کې نو دا لیټرین چې وینو دی تا غي غلخانه وای دا څه ده کنه فلش خو اوس بنوم کې خودشي هغه زمانہ کې ورته دا وی دلته به وی دلته نو ولتم نو نو دې چې ورغلې هغه ته وی هغه غلخانه پکې چرته ده هغه یو ځای ته ولېږي وې دلته ده چې ال تلاړو نو هغه کې خدا بټنو وټنو سیستم لکه دلته مونږ هم نه پیژنو هغه خود نه پیژندل هغه ډېر پسمان داو نو چې څو وخت فارغ شاه بټنی واله نو بسر سره صفا شون را پاسې وي یره ظالم امریکا د عجیب عجیب سیستمونه دی بګي ورغه هغه ته وی تاسو افغانستان ترازی چې پته درته ولګو مغي ورته وی بس ټیک ده درځو هم درځو نو دلته سوچ په وکړ چې اوس د امریکای کینیډي راځي نو دلته بس تنظیم کوم دلته خدا نشته چې بٹن دباو کا دلته خو بس یو لوی د غیه چونه په واچو وسر سغیب شي نو بس داسې چلی کړي چې الوی کنجي کړي او لاندې پکې سړې ودرولې د کپڑے ورته ډیر شی پاغه انګر کې جوړندې کړي نو چې څنګه غراغه چار چا پیر دیوالونو ته وکتل نو ټوټایشته نه سشته هغه دا خپل بټن عادت والته چې بس بټن پرش ارس ورلا پاک کی نو بس جوړ دتا چې چل کړي چې هغه دور تلان دی پاغا دغه کې سړې او درولې او کپڑے ورل ډیر شی ورته په هنګر کې ځوړند کړي دي او چې هغه داسي دغه وکي نغال تنه په کپڑا داسي کې لاس بیا دن نه کی چې لا دې شلان دی وګوري صفاشیو سشینی چور چې بیا بلو کې نه جوړ داسي کی اخره کې د اخره کې ویریدو چیرې دا شرط په دې چیز کې سدی ما په سر راوځي چرته څه شی مې وسټیه کدا څه شی دی چې یریدل نو خېټه دغه شوی ده نو بس جوړ هغه مال تجدل ته نه خېټه چالو شي هغه پر چالو کړي چې راوته نو دای ته وی ولې اراده و چې په افغانستان حمله کول غواړم بیا وی په داسې خلکو حمله نه کیږي چې غیله دې چیز دومره عجیب توړ ورسره چې الته سړی ودرول او غدل ته صفائی کوله مونږ سره مقابله بیا موکړه زه وای چرې په افغانستان باندې حمله نکوم نو دې ځای کې فرمای چې وکذالک فتننا بعضهم ببعض نو دا مالدار سړی چې نو د کار لګډ وړي غریب چی دی خو مزیدار سړی غریب هر چل دل ورزي غریب بار مهنتو کی مالدار نشي کوله بغیر دیر کنډیشن نه گزاره داغه نه کیږي ما عليك من حسابهم من شيء نشته پتا باندې دا غي حساب نه څه شي وما من حسابك عليهم من شيء او نستا دي حساب پاغي باندې سشتا فتطردهم پس تپاسه غي لر لري کې فتكون من الظالمين نو پس شيبا شيبا تاسو شيبا تد ظالمان نو كذلك فتننا بعضهم ببعض دغه څنګه امتحان اخلو بعض لپ بعض باندې یعنی بعض مالدار لپ بعض غریبانانو باندې ليقولوا هؤلاء د پاره دي چې دی وای چې اولای من الله علی من بیننا چې دا غ سوګ دی چې الله احسان کړي په دای باندې زمونږ په میانس کې من بیننا بال ایمان په میان زمونږ کې په ایمان سره الیس الله باعلم الیس الله باعلم آیا ندی الله تعالی زیات عالم بالشاکرین په دې شکر گزارو باندې واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وكل چراشی تا سره کسان چې ایمان راوړې پایاتونو زمونږ باندې نو فقل تو ورته وای سلام علیکم سلامتی دی پتا زو باندې كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمه على ذاته الرحمه مونږ ویلو نفس د ذات باری تعالی په معنا کې برازي نو دلته كتب ربكم مقرر کړی دی پروردگار تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت رحمت دا الرحمت مبدل منه دی او بدل تی نه څه دی انه من عمل منکم سوءا انه من دا تی نه بدل دی انه من عمل منکم سوءا چې په تحقیق سره شان دا دی من عمل منکم چا چې عمل وکړو تاسو نه سوء اند بدای نو بجهالت ان جهالت دوجه د جهالت دوجه پته ورته نه نو ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده بیا توبه وکړه پس دغه نه واصلح اصلاح وکړه عمله د عمل خپل نو فانه غفور رحیم نشان داد چې دا بخون الله چې دغه بخون کې مهربان دی وکذالک نفصل الایات هم دارنګ موږ تفصیل سره بیان و آیاتنا ولتستبین د پاره دی چې ښکار شي ای لیظهر سبیل المؤمنین د پاره دی چې ظاهر شي لار د مؤمنانو نو ولتستبین سبیل المجرمین او د پاره دي چې ښکارشي لار د مجرمانو نو لیظهر سبیل المؤمنین او ښکارشي لار د مؤمنانو اور بسې فرمای قل انی نهیتو د دې ما قول سره ربط سره برم د مشرکانو ذکرو چې د مشرکانو وفدونو په شکل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راغلو او په دې سلسله کې بار بار نبی علیہ السلام سره بتل راتلو انو داسې خلکو له الله جواب ورکړي دویم رب ته دې فما قبل کې بیان د منع د اعراض د فقراو نو بیان د منع د اعراض د فقراو نه چې فقراو نه د اعراض نه منع فرمایلی و او په دې کې بیان د منع د مطالبه د دغه خلکو دی د دغه کافرانو نه د دینه د مطالبه منع یې کړی دا نو فرمای قل و ورته پاک حبیبا انی نهیتو پتاکیک سره زو من کړی شوم ان د دې خبرنا اعبد الذین چې عبادت کوم دا کسانو تدعون من دون الله چاله چې تاسو بلنور کوي دا الله نه علاوه نفی د شرک په عباداتو کې د دې مؤیدات حضرت شیخ القران رحمت الله علیه د شاه منصور ډیر شی ذکر کړی دي سورہ بقرہ کې آیت نمبر 31 133 آل عمران کې 64 مائده کې 74 دا څه ډیر شی ذکر کړی دي امونږ دې هغه مؤیدات په خپل هم ذکر کړو باقاعده به تفصیل کې خیال کې مرাজি او شورو شورو کې ذکر کړو ټول قران کریم کې پاغي کې ګرځولي وي هغه موږ مؤیدات ټول تاسو ته بیان کړی دي یاد دي کنه نفي د شرک ها شرک د باری تعالی د دې نفي په دې څومره آیاتونه دلالت کوي هغه ټول بیان کړو نو فرمایي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دغه تدعون من دون الله چې بلنه ور کوي تاسو د الله نه علاوه قل تو ورته وای لا تبعو د تابعداري نه کوما وا کوم د خواهشات استاسو قد وللت اذا پتاکیک سره زو په دغه وخت کې گمراه شم اي اتبعنا کچره ما تابعداري وکړه اتبعتو کچره تابعداري مې وکړه د خواهشات استاسو نو قد ضللت اذا نو پتاکیک سره گمراه بشم زو په دغه وخت کې ومان من المهتدين او نه يم زه دلار مندون کو نا قلت ورته وای پاک حبیب انی علی بینتن پتا کی سره په حجت باندې ای حجت هو القرآن ز په حجت باندې چې هغه قرآن دی من ربی د جانب د پروردگار زمانہ وکذبتم به او تاسو تکذیب کړی د دې آیاتونو د الله تعالی د قرآن هذا بالعذاب وسببه ما عندي ما عندي ما تستعجلون به ما عندي ان كذبتني فقت العذاب کچره تاسو ما دروژن کوي ان كذبتني نفعت العذاب قل ما عندي وی کومنګا مونږه ستا تکذیب کو نو ته عذاب را ولا دا الله پیغمبر فرمایل ما عندي ما تستعجلون به ما سره نشته هغه شی لکم چې تاسو جلتی غواړي به ای بالعذاب تاسو چې کوم عذاب غواړي اما سره خو نه دی الله سره دی ما عندي ما تستاجرون به ان الحكم الا لله لا ان نافيه دي ان الحكم ند معامله الا لله مگر الله سره ده في تاخير عذابكم يقص يقص الحق یقص الحق یعنی بیانې حق فیصله او هو خیر الفاصلین او بهترین فیصله کوونکی دی ای قاضی بقضاء الحق الله قاضی دی په قضاء حق سره قل تور تو لو ان عندي کچره پتا کی سره ما سره ما تستعجلون به هغه عذاب د کم چې تاسو جلتی غواړي نو لقضی الامر بیني و بینکم نو قامقا فیصله بشوا ومن زما او ومن تاسو کې بس ضرب می چا پکړی وای لقاطع النزاع عذاب کو قاطع نزاع دی نزاع ختمي والله اعلم بالظالمین او الله تعالی عالم دی فظالمانو باندې حتا يعاقبهم ترسه حد پوری چې الله دی انجام پسې لګیدل دي ليقضى اجل مسمى د پاره دي چې فیصله وکړي شي د مقرر وخت ثم الیه مرجعکم بیا باغ طرف تور چمکی ورتاوی دل تاسوی ثم ينبئکم بما کنتم تعملون بیا به خبر در کی تاسو لا پاغ عمل باندې چې کم تاسو کوي وهو القاهر هغه غالب دی ما قبل سره ربط سره په ما قبل کې دلایل د توحید او په دې کې دلایل پر اتل کې رکو کې د توحید دي په دې کې دلایل د توحید دي سره د ابطال د شرک نه وهو القاهر او غالب دی فوق عباده په بندگانو خپل باندې ويرسل عليكم حفظا او لیګي پتا سو باندې ويرسل علیکم را لیګلی دی پتا سو باندې یا در لیګي پتا سو حفظا نگهبان من ملکین فی الليل وملکین فی النهار دو فرشتي د شپې او دو د ورځې دا نگهبانان ستاسو دي ابن جرير تبری او روح المانی پاری کې چې الله تعالی د اعمال لیکلو والا محافظ فرشتي راولېګلې د سحر په وخت کې محافظ فرشتي د اعمال لیکلو والا د سحر د مونږ په وخت کې راځي او د مازیګر د مونږ په وخت کې غزي نور راځي د مازیګر د مونږ په وخت کې اغیزي او نور راځي دویم تفسیر دا دی چې اعمال لیکلو والا فرشتو نه علاوه د انسان د حفاظت ته پارا چې کوم فرشتي چې سو پوری حفاظت د مطلوب وي نو هغه فرشتو ذکر الله کوي چې کله حفاظت مطلوب ني نو بس بیا څه نقصان ورته ورسیږي حتا اذا جاء احدكم الموت ترسي حد پوری چې راشي تاسو کې یو کس لا مرګ احدكم الموت تاسو کې یو کس لا مرګ راشي نو توفت رسولنا مړی دل رزمنګ ملائکی وهم لا یفرطون او غی زیاتې نه کوي هغه وخت لا یفرطون ای لا یؤخرون تاخير نه کوي لدی هغه توفت رسولنا د دې چې کوم تعارضونه دي خو تاسو خیال کې راضي کنه ټول چې چرتا ملک الموت ذکر دی چرتا ټول فرشتو ذکر دی چرتا الله تعالی الله يتوفى الانفس حين موتها چرتا دغه دی دغه جوابونه مونږ کړو کنه یادم دي ملک الموت انچارج دی دو تفسیر دی بد کنه ملک الموت انچارج دی تانور فرشتي مؤیدان دي او مدد کون کی دي او په اخر کې الله تعالی کینچ کر پراکاګلو سره دا دغه وباسي دا اخر کې دا روح چې اخر کې وزي دغه وخت ډیر ګران نو دغه وخت الله راکاږي بس لري کیتنه دغه دای ټولنا زیات جامع جواب چې دنو هغه دغه چې اخر کې الله تعالی دا سرا کاږي لکه د ازغونه چې یو شی سو کو باسي اغه زور الله کې نو لري کی نو فرمای ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ثم ردوا الى الله بیا دی واپس بکړي شي الله طرف ته مولاهم الحق چې هغه د دې مولا بر حق دې رښتونه دې پورز د قیامت باندې الا له الحكم الا له الحكم خبردار هغه د پاره بادشاہی دا هغه د پاره احکام دي خاص کر وهو اسرع الحاسبین او هغه زر زر حساب کتاب کوونکې دي ايو حاسب جميع الخلائق مقدار حساب الله تعالی با الله تعالی با چې حساب او کتاب کوي د انسانانو د جميع خلائق او حساب کتاب چې کوي نو په مقدار د حساب د یو سیکنډ کې با الله تعالی دا ټول رسو کی دا الله فرمایي چې کله نجات درکې دی او مصیبت نه نو ثم انتم تشركون بسبب نجات الشفاعه الى الشركاء بیا چې دنه بیا ستاسو لکه دا راشي چې دا ګولای چې وینو دی خکړم دا شریک جوړول شو الله سره هغه طرف ته بیا نسبت وکي قل تو ورته وای هو القادر علی ان یبعث علیکم الله قادر دی علی ان په دې خبره باندې یبعث علیکم عذابا چراولیږي پتا سبحان عذاب اعظم من تلک الشدائد چا به دې شدائد نم درونی من فوقکم تاسو د برنا او من تحت ارجلکم یا تاسو د خپل لاندې نه او یلبسکم شیعا یا جوړ کړی تاسو لره ډلې ډلې و یذیق بعضکم باس بعض و یذیق بعضکم باس بعض او اوسه کوي بعض باندې دشمنی د بعضو اي يقتل بعضکم بعضا الله خدا مصیبت مرا واستیش چې په خپل کې خاندانونه لو جنگي بس په یو بل برابر دي کوي یو بتاسو وجني بل بتاسو وجني په مصیبت باندې ممخته کی و اذا رایتا کله چې ویني تا کسان لر یقوذون فی آیاتنا چې خنداګانې کوي پایا تون زمونږه کې نو فاعرض عنهم بترک مجالسهم پس اعراض کوي د دینا په پری خودو د مجالس وې دی سره حتا یقوذو فی حدیث غیر ترسه حدا پوری چې دی مشغول شي په یو بل خبره کې ای غیر القرآن والاستهزاء غیر قرآن او استهزاء کې کله دی اړم شي درته یا چې دا خلک قران او حدیث پورې خندا کوي دغه پلیتانو سره بیا مکینا کچری درنه شیطان هیر کړو نو چې یاد شینو بیا مکینا وما علی الذین یتقون دا د بد مجلس داغي ذکر یو چې بد مجلس کې ناس تاسو مکوي چې گرفتار نشي څوک بما کسبت فقبل کړو کې ليس لها من دون الله نشته داغه د پاره د الله نه علاوه ولي سوک نږدې رشتہ دار ولا شفيع او نه سوک سفارشي وان تعدل كل عدل او که چری تا په فدیه کې ورکړ ټول فدیه لا یوخذ منها نو نو شي اغسته کچری په فدیه کې ورکې تاسو هر یو شی نو نو شي اغسته د دینا واذا رايت الذين يقوزون في آياتنا په دې کې لغونه تفصیل مفسرینو کړی دی په دې کې یو اختلاف دی دا اختلاف په دې کې بهر حال نه اختلاف دي ده کې ناراضي بس دې ځای صرف خپل یو ربط ته چې بره د قران ذکرو مخکې الله تعالی فرمایي چې کم خلق د قران کریم مذاق اڑاوي خندا ور پوری کوي نو غي سره مکه نه بس دغه منه دې ځکه فرمایلی دا او دلته ورپسې فرمایي قل انا دعو من دون الله قل انا دعو من دون الله دلته یو بل ربط ته قلوا ورته پاک حبیب انا دعو آیا زبلن ورکم من دون الله اذا الله نه الا وما غبطان تلا ينفعنا چې موږ له فائدہ نشرا کول په امر دنیا او آخرت په امر د دنیا او د آخرت کې ولا يضرنا او موږ له zarar را کول شي ولا يضرنا او موږ له zarar را کول شي ونرد على عقابنا او چې مونږه واپس شو په خپل پوندو باندې بعد اذ هدان الله پس داغنه چې الله مال هدایت راک کلذي پشان داغه چا استهوته الشیاطین چې گمراه کړ ویدل را شیطانانو فل ارض پزمکه کې حیران حیران ولاړ وی سوال دلته دا کیږي بعد اذ هدان الله باندې چې ماذ الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چرته د بل عقیدی او مخکنه چې دې بوې دې دې عقیدی طرف ترا واړې د بعد اذ هدان الله بعد اذ هدان الله مخکې ولې عقیده بدله وا چې رستو ورلا الله هدایت ورکړې د معلومی کې خدا کنه چې دل الله هدایت ورکړو ګویا مخکې عقیده بدله وکړه اوس دی عقیدی تراغه حالانکه عقیده زمونږ د اهل سنت والجماعت چې نبی چې دی نو د سترګو د رب برابر شرک نبی نه نشي ثابتې گمراه کې دی نشي اصل کې دا جواب ادا دی چې دا دې ده کې دا ویل دي چې بعد اذ هدان الله دا تغلیبا ویل دي او د تغلیب باب چې دنو دا وسی باب دی بعض په کې داسې راشي نو په دې وجه دا تغلیبا ویلي دي له اصحاب د پار ملګری دی يدعونه الى الهدى يدعونه الى الهدى تنا بل نور کوي دلا هغه هدایت طرف ته هدایت طرف ته ایتنا چې زمون خال راشه قل تور تو اے پاک حبیبا ان هدى الله هو الهدى چې په تحقیق سره هدایت د الله تعالی چې دین د الله چې د دین اسلام دی و امرنا لنسلم لرب العالمین مونږ ته حکم شوی چې مونږه اطاعت وکړو د رب العالمین وان او دا خبر اقیم الصلاۃ واتقوا چې قائم کئ تاسو مونږ لرا قائم کئ تاسو مونږ لرا واتقوه او یریږي دا غنا خاص کر او هو الذی الله غزاد ته الیه تحشرون چې هغه طرف ته تاسو ټول ورجمع کی دی شي وهو الذي الله غذات خلق السماوات والارض دې موجودات چې څومره ذکر شوی دي اټول تاسو ته تفصیلا ذکر شو خیال کې مرাজি کنا ټول تفصیلی ذکر شو ټول موجودات قران کې چې څومره دي ټول باقاعده ذکر شوی دي تاسو وزن سره نوٹ کړی وهو الذي خلق السماوات والارض الله غذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق پرشتیا سره دا د دې مؤیدات هم چې څومره دي ټول ذکر شوی دي وهو الحکیم او دغه الله حکمت والد فی قضائه په فیصله خپل کې الخبیر باعماله او خبردار د په عملونو دی باندې و اذ قال یا خبردار د په مناظری د ابراهیم علی السلام باندې دا دی راتلونکي دغه سره ربط شو خبردار دې او مناظری د ابراهیم علی السلام باندې نو اذ قال ابراهیم لابی هر کله چې ابراهیم علی صلوات و سلام لار خپل ته ازرا چې نوم د ازرو اتتخذ اصناما الها ایرانی ولی تاسو بوتان لره خدایان دا ابراهیم اذ قال ابراهیم رب تیسه ما قبل سره مشرکان وی چې مونږه ابراهیمیان یو ځکه چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو الله تعالی تفصیل سره په دې دوه رکوګانو کې د دې رد کو او یې فرمایل چې ول تاسو ابراهيم عليه السلام صرف پیجنې پیجنې نو که پیجنې هم نن ولې وایي چې موږ ابراهيميان اتتخذوا اصناما الها دې ځای کې ابن جرير تبري وغيرها د صنم تعریف کړي دي چې صنم څه ته وایي وهو وسن ايضا وهو وسن ايضا اوسان چې تاسو وای اوسان نو دا علامه ابن جرير تبری هغه د صنم دا تعریف کړی دی نو فرمای اتتخذوا اصناما الها آیا جوړ کړی تاسو بوتان لره خدایان ان یراک وقومک فی ضلال مبین پتا کی سروینم تعالی را قوم تعالی را پکار گمراهی کی وکذالک نری ابراهیم وکذالک نری ابراهیم هم دارنګ موږ او خول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تا ملکوت السماوات بادشاہی د اسمانونو دا لکه څنګه چې ورته د قوم گمراهي وکولا کما اریناو ذلال قومه اذلال قومه د قوم گمراهي ورته وکولا نو کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات همدارنګ مورته بادشاہي د اسمانونو د زمکو وکولا وليكون من الموقنين او د پاره دي چې شې دې یقین کوونکو نه وليكون کدا کوم واو دې شاوري الله رحمت الله عليه الفوز الكبير کې لیکي فلما جن عليه الليل پس هر کله چې خورش و په دای باندې شپه فلما جن عليه الليل دلته کې بعد خلکو خرافات ذکر کړی دي لکه قصص الانبیاء وغیرہ کتابونو کې مذکور دي قصص الانبیاء کې دي چې ابراهيم عليه السلام چې کلمه شومو نو په یو غار کې دې کې نولو چې کله وغار نه وته ان استور طرف ته به قتل او غینه به خدای جوړو ستوري ته به خدای وي دیو یو غار کې پروتو او ستوري ته به خدای وي دا غلط ابن حمام ابن حمام خپل کتاب المسیرت دا کتاب دی د ابن حمام کتاب المسیرا دا د عقیدی کتاب دی دا غي په شرع کې لیکي چې نبی چې دین او د سترګو د رب برابر هم شرک نشي کوله نو څنګه دی وی چې ابراهيم عليه السلام په دغه وخت کې د ستورو عبادت کو بحر محیط تفسیر کبیر تفسیر بحر محیط بعضی وای چې د استفهام ضرورت پکې هم نشته بزعمکا لکه علوسی رحمت الله علیه ابن کثیر رحمت الله علیه امام بغوی رحمت الله علیه غیسه وی هاذا ربی بزعمکم دا زما خدای دې تاسو په ګمان کې نو فلما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربی فی زعمکم فلما فلقال لا احب الافلین کله چې غیب شنو بیا دې چې نه قوم ز غایبی دن کولرا نو فلما افلت کله چې د انورم غیب شو نو قال یا قومي نو بیا وی چې اے قوم زما انی بریئن پتا کی سره ز بریم مما تشرکون دا شرکیاتو نا هغه شریکانو نه چې کم تاسو ما چې کم تاسو جوړوي ما تشرکون کم شریکان چې تاسو جوړوي انی وجهت وجهیا پتا کی سره انی وجهتو وحاجه قومه جګړه وکړه د سرا باسو کده سره قوم ددو قال نو فرمایل اتحاجونی فی الله دار الشمس کې چې کوم شمس دی دلته شمس مؤنث دی او هاذا لفظ چې دی هغه مذکر ورل ذکر کړي جواب ادا دی چې د خبر رعایت کړي دی او خبر هاذا دی دې ده کې د خبر رعایت شوی ځکه مذکر بیان شوی دی او نه ملاو شوی ایمان د دې په ظلم سرای به شرکن په شرک سرا اولائک لهم الامن دغه خلق چې لهم الامن دای د پار امن دی وهم مهتدون او دای هدایت مندون کی دی هدایت یافته خلق دی وتلک حجتنا په پورا قران کې د 25 انبیاء نمونه راغلي دي پورا قران کې د 25 انبیاو نمونه راغلي دي د اتلسو په کې دي ذکر راغلي دي د اتلسو انبیاو نمونه دلته دي او باقی زای په زای باندې دي په پورا قران کې او د شپږو فرشتو نمونه راغلي دي غو ذکر شو وتلک حجتنا آتینا ابراهیم بل ربط سره په ما قبل کې واقع د ابراهیم علی السلام دا او پدې کې هم دا بیان د ذریت د ابراهیم علی السلام نه ان فرمای وتلک حجتنا او دغه زمونږه دلیل اتینا ابراهیم چې مونږ ورکړې ابراهیم علی السلام لا علا قومه په قوم دا باندې نرفع درجات من نشا چې چتو مونږه درجه دا غچا چې وغواړو ان ربک حکیم علیم پتا کی سرستا پروردگار حکمت والده او علم والده ووهبنا له اسحاق ويعقوب او ورک مونږ د اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام کلن هدینا دې ټول مونږه هدایت ورکړو ونوحا او نوح عليه السلام چې دې هدینا غته مونږ لار خولې ومن قبل مخکې دینا ومن ذريته د اولاد داغنا دا هدینا ای اکرمنا بالنبوت والاسلام نرفع درجات دا چې وای چې مونږه هدایت ورکړو نو دا وایي چې مونږه عزت ورکړو په نبوت سره او په اسلام سره او درجه مورله بلند کړی ومن ذریته او دا اولاد د ابراهیم علی السلام لا داوود و سليمان داوود علی السلام دی او سليمان علی السلام دی و ایوب و یوسف و موسی و هارون ایوب علی السلام دی او یوسف علی السلام دی موسی علی السلام دی هارون علی السلام دی وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ موږ بدل ورکو دی احسان کوونکو لرا وزکریا ویحیی وعیسی والیاس زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام الیاس علی السلام کل من الصالحین دا ټول د صالحان ندی اعلی مرسلان ټول د صالحان ندی دا د ذریات د ابراهیم علی السلام نه نو وکلن فضلنا علی العالمین او دا ټول چې فضیلت ورکړې موږ په عالمین باندې ومن آبائهم او لم يكن من ذريه ابراهيم بل من ذريه نوح لوط عليه السلام د نوح عليه السلام په ذریات کې راځي نه چې د ابراهيم عليه السلام ذریات کې ځکه چې داغه د عصر دی هم عصر دی په دغه زمانہ کې او په ذریات داغه کې نو ومن آبائهم او د دې ټولو پلارانو لمون هدایت ورکړي دي او ذریاتهم اولاد د دې لوي اخواني مورونو دي لوي اجتبیناهم وهدیناهم مونږ دا ټول منتخب کړی دی او هدایت هم ورل ورکړي دي الی صراط مستقیم نیغلار طرف ته ذالک هدى الله دا صراط مستقیم چې دا هدایت د الله تعالی دی یهدی به من یشاء هدایت ورکي چاله رچو غواړي من عباده د بندگانو خپلونه ولو اشرکو بالفرض کچری دی شرک کو بالفرض محال فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پس کچری دې انکار وک په دغه سره نو هاولای فقد وکلنا بها قوما فقد وکلنا بها قوما نو مونږه د دې د خبرو د پاره مقرر کړی دي داسې خلق قومن لیسو بها بکافرین چې دې داغي انکار نشي کوله مونږه داسې خلق په مقرر کړی دي تفسیرونو کې بدا ملاو شي یو مالک ابن سیف دا يهوديو مالک ابن سیف عام تفاسیرو کې دا نوم به ملاو شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې ته څنګه نبی ته څنګه نبی جوړ شوې الله خو چا بشر باندې کتاب نه نازل کړي اوس په دې خبره د دې ظالم کې د الله او د رسول د دواړو توهین راغی د الله توهین هم راغی چې الله خو بشر نه دی پیغمبر لري لګل او د رسول توهین هم راغی چې هغه ته وایي چې ته دروغ وایې نو الله فرمایل ما قدر الله حق قدره نه دی پیجندل دی قدر د الله تعالی چې څنګه قدر پیجندل پکاري اوس الله تعالی مخکې دې رد کړي او فرمای چې ممن انزل الكتاب الذي جاء به موسی یعنی موسی باندې بیا چا کتاب نازل کړو هغه بشر نو هغه باندې تورات نو کوشه ا کتاب نور مو هدایت مو نو الله فرمای وما قدر الله دې قدر نه کړی دا الله حق قدره داغه قدر برابر داغه اندازې برابر قدر نه کړی اذ قالو کل چوی دی ما انزل الله نه نازل کړي الله تعالی علی بشرن په یو بشر باندې من شیئن سشی اس یو بشر له کتاب نه ورکړي قل تو ورته وای من انزل الكتاب هغه کتاب چا نازل کړی دی الذي جاء به موسی پکم باندې چې راته کړی موسی عليه الصلاه والسلام نورن چې نور دی وهدن او هدایت ته للناس د پاره د خلکو تجعلونه قراطیسا کړو تاسو هغه کتاب پانی پانی تبدونا وتخفون کثیرا ظاهر وای تاسو هغه لراو پټوي ډیر زیات ډیر خبرې د کتاب تاسو پټوي دا د قرطاس جمع د قراطیس قراطیس دا د قرطاس جمع ده د قرطاس لفظي معنی کاغذ دلته باندې معنی دا ټوکړي ټوکړي یعنی کم شی چې تاسو ټوکړي کړي دي کم شی چې تاسو ټوکړي کړي دي هغه څنګه دی وی چې د دې کتاب قراطیس یعنی قرطاس بعضی بعضی حصہ چې دا هغه تاسو ظاهر وایي او چې کوم تاسو د مطلب د پاره مفید او نور چې د ډیر زیات چې د هغه پټوي او ډیر سيزونه تاسو مخفي دي تاسو د خواهشات خلاف دي چې د خواهشاتو خلاف هم دي نو هغه پټي دي الله ورته فرمایي تجعلونه قراطیس ټول کتابم پانه پانه کو تبدونها ظاهر وای تاسو دې لره او تخفون کثیرا او ډیر پکې پټوي تاسو علمتم تاسو له تعلیم در کړی شوی د کتاب ما لم تعلمو انتم ولا اباؤکم هغه تعلیم در کړی شوی د کم چې تاسو تم پته نه او تاسو پلار دې کتم پته نه قل ورته وایا الله الله در لدغه تعلیم در کړی دی اول خو ته تاسو کوي وعلمتم ما تاسو ته څه پته تعلموا انتم ولا اباؤكم چې کوم علم تاسو کړی یا تاسو پلار نکو قل ورته وای الله الله ته پتا ده ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پریک د دې لره چې په خپل خرافاتو کې دی لوبي کوي منډي دی وای بس دغه کې دی ګرځي تاسو وای سوالو کوي چې چا نازل کو دا کتاب نو دوی به جواب نه درکې په خپل ورته وای چې الله انزله الله نازل کړی دا کتاب وهذا کتاب انزلناه او دا کتاب چې ده انزلناه مونږ نازل کړی دی لکه څنګه چې تورات الله په بشر باندې را کوس کړي دغه سي دا کتاب هم الله وي مونږ نازل کړي دي او په بشر باندې را کوس کړي دي برکت والے دي او د نورو کتابونو مصدقم دي نو الله فرمای وهذا کتاب انزلناه دا کتاب چې د موږ نازل کړي دي مبارک برکت والد مصدق الذي تصدیق کونکي دا کتاب بینه دی کم چې دنه مخ کې دي ولتنذر ام القرى او د پاره دی چې ویری اهل مکه ولرا ومن حولها سوق چې چار چا پیر دی نه دي والذین یؤمنون بالآخرة واغ کسان چې ایمان راوړل په آخرت باندې یؤمنون به دی به ایمان راړي په دې قران باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی د خپل منځونو حفاظت کوونکي دي ومن حولها ولتنذر ام القرى ومن حولها دا قران کریم ولرا کوش شوی دی د پاره دی چې د دې ټولو خارونو او د کلو مور مکه مکرمه چې د کلو مور چې دا هغه ویری مکه مکرمه دینم ام القرى ولې ځکه چې د بی ځای نه زمکا شرقن غربن شمالن جنوبن خورا شوی ده لکه څنګه غا خلق السماوات والارض خلق الارض والسماوات کې یو تعارض راځي یو جواب پکې دا دي چې نوم باندې الله د بیت الله ټوکړه جوړ کړو نه دې نه ټول دنیا شرقن غربن خور شوی د رستو بیا الله اسمانونه بیا اور پسې نور زمکه پیدا کړی انو کچره د تنذرو مفهوم بلا واسطه وی کچره د تنذرو دا مفهوم بلا واسطه وی چې پخپل تو یراوا چې ته او یراوا نو د ما حولها نه قریب ماحول بتنه مراد وی مکه مکرمه چې کوم ځای پورې پیغمبر علی السلام په خپل رسیدې شو نو هغه وت مراد چې دغه خلک کو یارو او کچره دا يرول چی نو دا بل واسطه وی نو بیا صحابه تابعین تبع تابعین علما د امت دا ټول امي وغيرها ټول به بیا يرول کوي نو د ما حولها نه بیا چار چا پیره مراد د مشرق نه تر مغربه د شمال نه تر جنوب پورې ټول دنیا په کې بیا شامل ده تمام اطراف نو فرمای والذین یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان راړي په آخرت باندې یؤمنون به نو ایمان راړي په هغه باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او دې د خپل منځونو حفاظت کوي ومن اظلم سوق د زیات ظالم ممن دا غچان افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ ومن قال سأنزل او یا وای چې سأنزل مثل ما انزل الله زرد چې زبا نازل کم په مثل دا باندې کم چې الله نازل کړي دي الله چې څنګه قران نازل کړي زو هم دغه سي نازل کم دا دا یو يهوديو دا یو يهوديو مخکم د يهودو خبره چلی دا عبد الله ابن سعد عبد الله ابن سعد دا یو يهوديو د مسلمانو خط ډیر زیات مسلمان شو ډیر خپل خطو نبی علیہ الصلات والسلام په کاتبین وحی کې دی ملاو ورته زما د وحی کاتبین چي دي یو به کې تم وي تبم وحی لیکي بس دې ډېر خوشاله شه په دغه باندې چې بس زمم وحي وحي بلیکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حکم کړو چې ته به وحی لیکې تم ته کاتبینو نشوي بس دیم راغ ناس به وحی به لیکلا څنګه چې نور صحابه لیکلا یو ځل دا مضمون نازل شو دا وتبارک الله احسن الخالقین دا تلسمی سی پاری دا آیت دا اتلسمی سی پاری کې دا یو آیت ته هغه آیت دا سی ویل شو نو په اخر کې راته او تبارک الله واحسن الخالقین نو دې په لیکلو کې روانو نبی علی السلام باندې نزول کې دا ورته وی ان په اخر کې دا او تبارک الله چونکه مضمون دا چې دا پیغمبر نه وی داغه نمخ کې دوه نور پسې پیغمبر وی نو دې ورته چې څنګه ولیکو نو دې زرداسي کې سری اوچت کو ویره دا خو ما د ځان نه ونه لیکو نبی علیہ السلام ورته ویا واجب جبا دې د ګوره په خپل پیراغ وې دینه خدا معلومیږي چې زم قران نازل ولې شم دینه خدا معلومی دی زم قران نازل ولش ا بابا د شاه منصور به وی خری ته ګورا په سارا شپې ته ګورا کنه چې خری ته وګورا اوس په سارا دام شپه کوي خرم وای چې زو په سارا شپه کو نو ستا ته وګورا او قران نازل ول ته وګورا نو دې پاسې دغه چغي جوړ کړي چې د نبی عليه صلوات و سلام د جبن الادا خبره نه ووته انو بیا او ما د مخ نه وی نو دوی ما یدری محمدن محمد علی السلام خو پس نه پويږي چې زه سوام نو غلي کی او خبره کړي وکنه وی چې زه سوام نو غلي کی نو دینه پس د جبه نه دغه خبره وته وا نو داغه په وجه داسې وشو الله په مقابله کې د آیاتونه نازل کړ او قال اوحي الیا یا وای چې ما ته وحی کیږي ولم یوح الی شیء دته دې سیز وحی نه کیږي ومن قال او سوک چې وای س انزل مثل ما انزل الله زر زم نازل کم په مثل دا کم چې الله نازل کړي ولو ترى اذ الظالمون کچریتو ویني چې اذ الظالمون کله چې ظالمان فی غمرات الموت پاغه سکرات او سختو د مرګ کی والملائکه باسطو ایدیهم او ملائکه ورتلاسونه وګد کړی وی چې د کوم مبارک تاسو ګمان کوي په دنیا کې چې تاسو په دې کې شریکان یې نو لقد تقطع بینکم پتاکک سرا کټ شو علاقه تاسو وضل عنكم ما كنتم تزعمون او رب شي تاسو نه د کوم چې تاسو ګمان کوي داشتلو راتلون کې آیاتونو کې دلایل د توحید دي وای په دواړو کې مضمون د توحید چلیږي الله فرمای ان الله فالق الحب پتا حقیق سرا الله چې دې فالق الحب اغا شلون کې دې پیدا کړی دي کتاب التفسیر د بخاری کې دي چې الله ستوري دریو فائدو د پاره پیدا کړی دي رومبنه فائدہ د ستورو دا ده چې الله فرمایي چې ليهتدو بها فی ظلمات البر والبحر ليهتدو بها فی ظلمات البر والبحر پتیرو د اوچي او د لوندې کې چې دن د دستورو په ذریعہ بلار ملاویږي لکه وای جاد نقشه چې د پستوري ده د بحری بیړې نقشه چې د نا پستوري ده ستوره ورته لار خي داسې بسونو شیرشاه سوري روډ چې کراچۍ ته جوړ شوی دی دا پستورو جوړ شوی دی نو داسې دغه ستوري چې دین دې د پاره او پکاري امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دین علاوه دغه درو فائدونه علاوه کچا څه شی حاصل کړو د صرف ځان ستړی کو او لا یعنی پس ولګید فائدې ورته هیڅ نشتا دویم وای چې مونږه الله فرمای وزینا السماء الدنيا بمصابيح وزینا السماء الدنيا بمصابيح دویمه فائدہ د ستورو دا ده چې مونږه خسته کړی دي آسماني دنیوي لرا په دې ستورو سره او درېما رجوما للشیاطین د نفس واحده نه نو پس دنیا هم تاسو ځای دی او مکان تودع چې دی هغه قبر دی تاسو چې ودیت باغی کې کې خودې شي دا مستقرن صيغه دې اسم مفعول ده دنیا ته نه مراد دی دنیا انو په دنیا کې تاسو کې خودې شي او د آخرت هغه چې دنو هغه جدا دی بیا هغه مستودع دی او قبر کې کې خودل په قبر کې کې خودل دغه ستاسو آخرت ته دلته کې تفسیر کبیر او بحر محیط په دې ځای کې تفسیر کبیر او تفسیر بحر محیط تفسیر قرطبی مواهب الرحمن دې ټول دا ډیر څه لیکلي دي دی آیت کې چې فمستقر و مستودع د دې په تفسیر کې ډیر زیات څه لیکلي دي ټولو تفسیرونو یو دا دی مستقر یو تفسیر دا دی چې مستقر صلب پدر ته وایي صلب پدر د پلار ملا مستودع رحم مادر ته وایي مستودع څه ته وایي رحم مادر او دغه سي بل تفسیر چې ده نو مستودع مستقر د مستقر نه مراد د مور رحم او مستودع نه مراد د ازمکه یعنی رحم مادر مستقر ده او د ازمکه چې دا نو دا مستودع ده دریم تفسیر دا ده چې د ازمکه مستقر ده او قبر مستودع ده زمکه مستقر ده په دې کې اوسېږي انسان او قبر بیا د ودیت کې خودو ځای نو مستودع چې شنو هغه قبر ده دا ټول تفسیرونه په خپل خپل ځای باندې صحیح دي سلورم تفسیر ده چې جنت او دوزخ د دین چار چاپیر ادا ګرځیدل چي دي لکه بنده وکړي یو ځای کله بل ځای کله به حساب کتاب کیږي کله بس کیږي دا به مستقر وي او چې کله جنت یا دوزخ ته ورشي هغه به صحیح مستودع هغه کې بیا خو دې قاتل بني انا غد همیشه اوسې دوزه به شي بیا نو الله فرمای فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات فتاکیک سرا مونږه تفصیل سره بیان ویاتونه لقوم یقون د پاره دا قوم چې پوي سبزه راوباسي نو راوباسو مونږه منه دا غي سبزونا حبا متراکبا یاد دې زمکه نه حبا متراکبا سشه دانی په یو بل سوري رکبا يرکبو چې په دانه باندې دانه قتلی ګور تاسو دی وږي کې قتلی کنه یا دغه د غنم وږي یا د جوار وږي یو دانه د پاسه بل داسې سوري رواني په بار باندې اوس انار دی بعضی انار شنی بعضی انار چې وینو هغه سری انو دا شنا او سری چې غیر متشابه کې مراغل دا سه بعضی سری نور مو سره سری نو په مشتبهن کې مراغل دا سه بعضی انار تریوی بعضی خوګ وی نو په غیر مشتبه کې راغې متشابه کې راغې او چې دواړه خوګ وی یا دواړه تریوی نو دا دواړه په متشابه کې راغله مشتبهن کې راغله دا سه نشباته او دغه د امر درن ته وګورئ نو دا مشتبهاتو کې راځي متشابهاتو کې او بیا د سیو او د بادرنګ رنگ ته وګورئ نو دا په غیر متشابهاتو کې راځي نو په دې ترتیب باندې سد یو بل پشان دي او سد یو بل نه بدل بدل دي انظروا الى ثمره وګورئ تاسو الى ثمره اغمیو د دیتا اذا اسمر کله چې میوه راړي وینعه او کله چې پخیشي ان فی ذالکم ها بیا پدې کې دا میوي راتلل بیا غټېدل بیا پخېدل عجیب خبره ده اول قراشی تک کشنی وړي وړي میوي ورو ورو غټيږي چې غټواله وکي نو بیا د غټوالی نه پس هغه پخېدل ته وګوره سور رنگ را پریدي یاغه زیات رنگ له زیړواله ورکی یا رنگ له ډیر شینواله ورکی نو پوخواله پکې راشي نو دا دا قدرتونه د الله تعالی دي انو الله فرمای ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون پدې کې خامخا نشانات دي د پاره دا قوم چې ایمان راړي وجعلوا لله شرکاء الجن او ګرځولې د الله د پاره شریکان جنات وخلقهم جنات او ملائکه وخلقهم او دا ټول الله پیدا کړی دي وخلقوا له بنین او بنات بغیر علم نه جوړی د الله د پاره زامن او لونه څنګه لله بقولهم ان عيسى ابن الله یعنی وقالت ال... وقالت النصارى المسيح ابن الله نو الله الله زامن جوړي بنین او بنات بغیر علم الملائکه بنات الله دا الله لونه جوړي کړی دي انو بغیر د علم نه سبحانه و تعالی عما یصفون بلند هغه پاک دی و تعالی او بلند دی دغه شرکیاتونه او د ولد د ولد د شراکت نه چې کوم دی کوي ور په سره جوړي بديع السماوات والارض پړم بي خلقت کې پیدا کون کې د اسمانونو او زمکو لرا بديع السماوات والارض ما قبل سره ربط سره برم د توحید ذکر او مخکم د توحید ذکر دی چې ټول کارونه الله کوي د نور خلکو سوکړه الله فرمایي نور حسین دي کړی په ما قبل کې دلایل توحید دي مخکم دلایل توحید دي ان یکون له ولد کم زینه بداغه زوی ولم تکل له صاحب او داغه خو بیبی نشتا وخلق كل شيء نار یو شی غ پیدا کړی او هو بكل شيء عليم او دغه الله پار یو سیز باندې علم لرون کړي ذالکم الله ربکم دغه الله چې دغه تاسو پروردگار دی لا اله الا هو نشته بل معبود لایق د عبادت مگر یو غره سترګې دې نشي مونږه دا د اهل حق مسلک دی چې د الله تعالی دیدار بوي قران او حديث او اجماع نه ثابت دي قران کې دی و یوم اذن وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره دلته معتزله او ذی محشری و غیره د رؤیت خلاف دي مونږ وایو چې ادراک جدا شی دی رؤیت جدا شی دی اهل حق اهل حق اهل سنت والجماعت اکابرین دیوبند اهل سنت والجماعت چې څومره علما دي هغه ټول د ادراک معنی کړی د جدا چې د ادراک او د دغه د رؤیت د کې فرق دی اوس معتزله زمحشری زمحشری چې کله د آیت راشي انا غزر وی اهل سنت والجماعت یادوي هم کل کل حمار وېدا خردي مونږ وایو وزي محشری خربته ځکه چې قران کریم دی ځای کې وای قران کریم دی ځای لا تدرکه الابصار تاکه دومره عقل نشته چې ته ادراک او رؤیت کې فرق نشي کوله ادراک دی ته وای زما شری دی بازو مشر دی ادراک دی ته وای چې یو شی مندل داغه مکمل احاطه کول رؤیت دی ته وای لیدل یو شی ادراک دی ته وای سړی وای زمو درک د فلان کی سیزیم یعنی ما مکمل د سلورو اطرافو نه پلان کې زمکه راګیر کړنو زی مدرک شوم یو لیدل د زمکی دي نو مونږ وایو چې لیدل د باری تعالی چي دي د الله تعالی د لیدل رؤیت د الله تعالی هغه ثابت ته ځکه چې قران کریم سوی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره او یو ادراک لري نو د ادراک نفی لا تدرکه الابصار سترګې ادراک د الله تعالی د ټولو صفات او د ذات نشي کوله وهو يدرك الابصار او غي ادراک کوي د سترګو د خلکو وهو اللطيف الخبير بارک بن خبردار دی قد جاءكم بصائر پتا کی سر راغلی تاسو سره دلائل من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه بصائر دلائل د سر راغلی بصائر د بصیرت جمع ده په معنی د زړه بینای نو داسې دلائل چې تاسو سره وي چې زړونه روخانه کوي مطلب یې سره چې داسې دلایل در سره وي چې زړونه روخانه کوي نو فمن ابصر فلنفسه پس چا چې ولید هغه نشانات نو هغه دغه د خپل ځان د پاره شو فمن ابصر فلنفسه نو چا چې دا دلایل ولیدل نو هغه دغه د خپل ځان د پاره شو فمن ابصر فلنفسه انو شاعر وای نو موږ به دا وایو فمن ابصر فلنفسه چا چې سترګې وغړولې چا چې اولی دي دا فائدې د الله تعالی نشانات د الله تعالی دلایل د قران کریم نو دا داغه د خپل ځان فائدہ ده کله ته نسترګې پټای نو خپل نقصان دی ومن عمي فعليها او چا چې ځان وړون کنو داغي بوج پاغه باندې وما انا علیکم بحفیظ او نه هم ز پتا سبحان نگهبان یو خدای دی داغه نه علاوه بل څوک نشته شاه ولی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تقویت الايمان داغه کتاب دی حضرت مدنی رحمت الله علیه قرات کړی چې دا کتاب داغه نه دی او بهرحال منسوب حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته دی تقویت الايمان نو پاره کې لیکلي دي چې دا ټول مخلوقات چې دي دا الله په بندګۍ کې دا الله په مقابله کې الله ته چې نسبت د دیوشي نو دای دا الله په نسبت دا سیدی لکه چوړې چومیار چوړا چمار لفظ اردو کې استعمال کړي یعنی دا ټول مخلوقات دا الله تعالی په مقابله کې دایته یعنی ډیر زیات سپکواله ورکړي چې ډیر سپکواله ول ورکړي نو دغه سپکوالی په وجه باندې دا ډیرو خلکو چې مخلوق ته دغه نسبت شوی نو اهل بدعت چې دی نغی دغه عبارت د حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه عبارت چې دنو هغه غي پریخ نه دی تر اوسه په اعتراضات کوي څنګه هغه وای دا د توهین د انبیاو کړي دي څنګه وای زکا چې په ټول مخلوق کې خو انبیا هم شامل دي په دې ټول مخلوق کې خو انبیا هم شامل دي نو دای د انبیا او توهین کړي دي او د انبیا او توهین چې دغه کفر دی نو دای وایي چې لہذا حضرت شاه اسماعیل شهید باندې فتوا لګی چې دی بیا کافر دی ځکه چې د انبیا او توهین د کړي دي اهل بدعت بدعتیان چې څومره دي بریلیان هغه ادارت کوي په شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه باندې انو توهین کول والے وي مرتد دی او کافر دی اوس به مونږ دا وایو اکابر په خیالي کې او په شراقایت کې مفصل بحث کړي دي شرح العقائد وګوري خیالي وګوري پاره کې حوالی موجود دي او عبارات اکابر د حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله تعالی داغه په عبارات اکابر کې په دې باندې تفصیلی باس دی چې یو اجمالی حکم وي او یو تفصیلی حکم وي اجمالی حکم جدا شی دی او تفصیلی حکم جدا شی دی اجمالی حکم مطلب دا دی چې اوس یو سړی وای چې دا دغه چې الله خالق کل شی الله د هر سیس پیدا کون کې دی الله خالق كل شيء الله د هر څه پیدا کون کې دی صحیح وای که غلط وای صحیح وای که یو سړی وای چې الله خالق الخنزیر خالق الخنزیر الله د خنزیر پیدا کون کې دی نو دا غلط دی غلط نه دی صرف بی ادبی ده پدې کې دا غلط نه دام صحیح دی چې ټول مخلوق پیدا کړي دا خنزیر په کې چرته بل ځای نه کو نه راغورځیدل خو دې پیدا کړي ده کنه لیکن که یو سړی وای چې الله پیدا کونکي د خنزیر دی نو دې ځای کې دې کې صرف بے ادبی په دې ځای کې راځي او دا سی ویل چې دینو دا جایز نه دی چې کله دا جایز نه دی نو یو اجمال دی د ټول کائنات پیدا کول یو اجمال دی د ټول کائنات د الله په نسبان دی چې دا ډیر حقیر حقیر دی او ذلیل دی چې د دې اډو د الله په نس حیثیت نشتا دی الله په نس باندې اس حیثیت نشتا نو په دې کې دا تفسیر څوک نشي کولای چې پیغمبران بمداسي وي چې الله چې څوک دا وایي چې دا ټول مخلوق د الله په نس باندې دی اس حیثیت نشتا نو دې کې مقصد دا نه دی چې پیغمبران بمداسي پیغمبران د دینه منزه دي العیاذ بالله ثم العیاذ بالله پیغمبر په شان کې وړه غوندي خبرم نو ته دې ته مجنون موایا کاغی تا تعزیت رسي نو تو ورته د چا په ذریعہ یا په خپل اذیت مرسوا کاغی ارس کوي ته درگذر کوا بد زبانی بد کلامی کوي ته درگذر کوا او د تبلیغ په فریضه کې فرق رانه ولي ځکه چې کچاره ته درگذر نه کې دي سره نو پتا کې او پدې کې و فرق پاتې نشي نو دا و ارزان المشرکین مطلب دا دی چې دعوت به ورکې او سوای مو ورته خیر دې کسروانه کوي ولو شاء الله ما اشرکو کچره الله غوښته وي نو دای به شریک نه جوړول دا الله سره او ما جعلناک علیهم حفیظا او نه دې ګرځول تعالی رب دای باندې نگهبان حفیظا نه دې ګرځول تعالی رب دای باندې نگهبان کچره الله تعالی دا غوښته وي نو دای به شرک نه کو ټول به په ایمان باندې مجبور کړیو لکه فرشتي چې مجبور کړی دي اوس فرشتو کې د کفر قدرت نشته دغه انسان او جنات کې ایمان باندې مجبور کړیو نو کولې شو لیکن دا سي الله تعالی کین نه داغه د حکمت خلاف دي حکمت ادا ده چې انسان مکلف دی د خیر قدرتم په دې کېشتا او د شر قدرتم ورلدل ور کړی دی انسان مکلف دی الله ورله د خیر قدرتم ور کړی دی او دغه سي د شر قدرتم ور کړی دی وعليه النجدين نجدين دواړه لارې ولی مرده سره چې کوم لار د خوخوي پاغي باندې بدا انسان زی او من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا چې ایمان راړو او څوک چې غواړي نو بس کفر دیو کی الله فرمای فیسب الله عدوا بغیر علم پس دی به کنزل کې الله تبیا د ظلم د وجه او د ناپوهه د وجه بغیر علم نه بلا حجت لهم كذلك هم دارنګ زینا مونږ خسته کړی لكل امه عملهم د هر امت لپاره عمل دی كذلك قران کې تزیین نسبت کله الله طرف ته کله شیطان طرف ته زینهم الشیطان اعمالهم انو الله فرمای ک الله طرف ته چره تزیین نسبتی نو دا د خلق په درجه کې دی چې خالق کل شی او که تزیین پیدا کول والا داغه کار دی دغه ابلیس طرف ته تزیین نسبت چیندا د کسب په لحاظ سره چې هغه په تزیین کولو کې خلق ته ترغیب ور کوي او په دې باندې آماده کوي نو ځکه تزیین نسبت دا شیطان طرف تم کیږي الذين يدعون من دون الله هغه يدعون من دون الله چې بلنه ورکي دا الله نه علاوه شان نزول د دې څه ده د ابن جرير د روایت مطابق د قریش او دا غوفد مطالبه وا چې ابو سفیان ابو جهل عمرو ابن العاص دا ټول پکیو او دای د ابو طالب د مرض الموت په وخت کې راغلل او د ته وی چې ستار واره هغه د زمونږ د بوتانو ته کنزل نه کوي موږ به هغه خدای ته کنزل نه کوو حضور علیہ الصلات والسلام دی ته وی چې نه د کنزل خبره نشته بس تاسو وای قول لا اله الا الله محمد رسول الله فتفلحوا زمونږ تاسو روغه ده د ټول ډیر غوسه شو او دا آیاتونه الله نازل کړو چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نو دای بقا مقا پاغه نشانه باندې ایمان راړي قل تور ته وایا انما الایات عند الله خبر دا د بل نشانه چې دی غا الله سره دی وما یشعرکم او تاسو ته څه خبر دی انها اذا جاءت چې غنخ راشي نو دوی ایمان نه وروړي واقسموا بالله جاد ایمانهم قریش د نبی علیہ الصلات والسلام نه مطالبه وکړه چې ته د صفا غر د سرو زرو کنه مونږ به ایمان وروړو هغه دعا د پر لاس اوچت کړل نو جبريل راغی نبی علیہ السلام دا سلاس اوچت کړ چې بس دا دعا به وکم چې دې ټول په ایمان راړي نو په دغه وخت کې جبريل امین راغی چې کچر استاد دعا نه پسوم دوی ایمان راونړو نو بیا به الله د تیر او اقوام غوندې په دې باندې عذاب راولي بیا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د جبرئیل امین دا خبر ووریدو نو دعا نه لاس کا تکړ چې اسنه چې ټول قوم می تباشی دی خو به انکار کوي دا ذکر الله کوي واقسم بالله جاد ایمانه لئن جاءتم آیت لا یؤمنون بها قلت ورتو انما الآیات عند الله وما یشعرکم تاسو ته خبر دی ان اذا جاءت چې هغه نه راشي نو دوی ایمان نه وروړي اذا جاءت لا یؤمنون نو د ایمان نه راړي ونقلب افئدتهم اذا جاءت لا یؤمنون کې ډیر وګد باسته ډیر وګد باس دی چې مسلمانانو تاسو ته کم شی وای چې بشک غ نشانه چې کله راشي نو دوی به ایمان راړي اشکال دا دی چې تاسو ته کم سیزوي چې بشک غ نشانه کله راشي نو ایمان نراړي دینه معلومه شو چې دوی به ایمان راړي حالان کې ایمان راړو وال نه دي کچره لا په خپل مقام باندې کیدونو معنی بسی چې کچره مضبوطی نشانه په دې باندې راړې راغلې نو دوی به ایمان راړي قسمونه مو کړل الله جواب ورک نو د آیاتونو نازل شو سو چې دا زديان دي کله باندې فرشتي راشي نو د ایمان نشي راړي ولو ولو اننا نزلنا کچری پتا کی سره مونږه نازل کړي په دای باندې فرشتي وکلمهم الموت او مړ ور سره خبرې وکړي وحشرنا عليهم كل شيء ک ژوند کړو مونږه هر شی دوی تمخامخ لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن چې هغه شیطانان د انسانانو او د جناتو دي یوحي بعضهم الى بعض چې وسوسه کوي بعض د بعضو ته زخرف القول غرورا قیسته کړي شوی خبري غرورن د پاره دوکي یو بل تخسته کړي شوی خبري زخرف د دې لفظي معنی سره سونا الذهب او دغه سي سونا یا چاندی یا بل داسې څه شي چې پاغي باندې د سونی وبو چړاو شي وي خلک وایي چې د چاند سونی وبم ورل ور کړی دي چې وبي ورل ور کړی نو هغه ته زخرف ویل شي که سونوي په خپل که چاندی وي یا یو داسې شی وي چې د سونی او د چاندې وبو ورل ور کړی شي نو هغه ته زخرف ویل شي زخرف القول خسته کړی شي خبره الیه د خیسته کړي سیس طرف ته افئده الذین الیه ای الی المزین د خیسته کړي شوی سیس طرف ته یا زخرف طرف ته الی الزخرف افئده الذین زړه دا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې غي ایمان نه راړي په آخرت باندې وليرضوه د پاره دی چې خوخ کړی دی وليرضوه د پاره دی چې خوخ کړی دی وليقترفو د پاره دی چې خوخ کړی دی دا دروغ چې دا دروغ خوخ کی وليقترفو او د پاره دی چې کړی سنا کار کار او د پاره دی چې کړی سنا کار کار ما هم مقترفون کم چې دی ار وخت کوي نو دې لپاره ولې تسغا الیه فدۃ الذین لا یؤمنون نو دا شیطانانو به ورته خسته کړي نو د غار سبقي نو افغیر الله ابتغي آیا پس د الله نه علاوه زه تلاش کوم حکمن بل یو حکم شیطانان خو د غروانی کوي چې دا کوم مخ کې ذکر شو د دې اوس ما قبل سره فغیر الله ابتغي د دې ما قبل سره خپل یو مناسبت ته ربط ته کفار وی چې مونږ ته سنشانی راکې انو چې کوم مونږ غواړو د پاره دې چې مونږ ایمان راړو هغه جواب ورکړي چې دا غي خبره داوه چې د فیصله دوه طریقې دي حکم جوړول او مقدمه ورته پیش کول که حکم هم جوړ کو مقدمه هم پیش کړه او فیصله کوي مونږ هم پیش کو مقدمه او تاسو هم پیش کوي چې کومه فیصله وشي په هغه به عمل کو یا دا چې مردم شماری به وکړو الله ورله جواب ورکو چې اف غیر الله ابتغي حکما آیا چې الله موجود دی نو بیا مردم شمارو ته څه ضرورت دی او فیصلو ته څه ضرورت دی اف غیر الله ابتغي حکما آیا پس د الله نه علاوه بل یو حکم مقرر کو وهو الذي الله غذات انزل اليكم الكتاب چې نازل کړي پتا سو باندې کتاب مفصلا چې په دې کې احکام دي مفصلا اي فيه الاحکام والذین آتیناهم الكتاب او هغه کسان چې ورکړې موږ ورله کتاب لکا یعلمون انه منزل من ربک لکا عبد الله ابن سلام چې هغه په دې پوېږي انه منزل من ربک چې دا کتاب را کوشوي د جانب د پروردگار ستانه بالحق ای بنزول الحق په نزول حق سره دا کتاب راغلی دی فلا تکونن من الممترین پس مکیږي تاسو د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک صدقا ستا درب خبره پوره اختیار دا او د انصاف دا وعدل او د انصاف دا لا مبدل لکلماته لا مغیر لکلماته دا کلمات لا مغیر کول والا سوک نشتا وهو السميع العليم او دغه الله چې دی اوریدونکو عالم دی وان تطع اکثر من فی الارض کچریته اطاعت کې د اکثر واغ کفارو چې پزمکه کې اوسېږي اکثر ای الكفار لانهم الاکثرون اکثر ای الكفار لانهم الاکثرون اکثرنا مراد کافران ولی دي لکه چې دا اکثر دي زیات دی دي اوس به ته څنګه دی زیات دي دا خو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمای چې په 1000 کسانو کې 999 چې دین هغه جهنميان کافران دي ادا یو پکې مسلمان دي هر زرو کې یو مسلمان و انهم الا يخرسون او نه دي مگر ځان نه جوړي ان ربک هو اعلم فتاکیک سره ستا پروردگار چې هغه زیات عالم دی من یضل عن سبیله چې څوک گمراه شه د لارې داغنا بتحلیل الحرام وتحریم الحلال حلال په حرامولو سره او حرام په حلالولو سره وهو اعلم بالمهتدين او الله عالم دې په هدایت مندون کو باندې فکلوا مما ذکر اسم الله علی پس خوري تاسو دا غنا چې نو مواغستې شي عند ذبح پاغي باندې دا الله علیه په دغه ذبح باندې ان کنتم بیااته مؤمنین کچری پایاتونو دا الله ایمان راړون کی دا کافران چونو صحابه کرامو په زړونو کې یو خبره واچوله هغه خبره دا و چې وکم شي الله تعالی مړ کینو هغه تاسو نه خوري او کم چې په خپل باندې تاسو حلال کینو هغه خوري نو چې کوم خدای مړ کړي هغه ته حرام وای اکم هم چې په خپل مړ کړي نو هغه ته حلال وای نو صحابه کرام دا خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخکار کړه نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو چې فکلو فکلو اخری تاسو فکلو اخری تاسو مما ذکر اسم الله دا غسیزنا چې اغست شوی پاغي باندې نوم د الله تعالی علیه ان کنتم بیااته مؤمنین کچری ای تاسو پایاتونو د الله باندې ایمان راړون کی وما لكم او تاسو لسه چل شوی دی الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علی چې تاسو نه خورئ دا غسیزنا چې اغست شوی په نوم د الله تعالی وقد فصل لكم او په تحقیق سره بیان شوی د تاسو د پاره ما حرم علیکم کم شي چې حرام دي تاسو باندې فی جميع الاوقات الا مضطررتم الیه مگر وقت استرارکم کله چې تاسو وقت استراری راشي هغه طرف ته وان کثیر او پتا کی سره ډیر زیات لا یضلون اهواهم خامخا گمراه کوي لا یضلون اهواهم او پتا کی سره ډیر زیات خامخا گمراه کوي اهواهم پریګ دی تاسو ظاهری ګناه او باطینی یعنی شرک جلی ظاهری او شرک خفی دا باطینی انو الله ورته وای چې دا ظاهری او باطینی دواړه ګناهونه ظاهری ګناه معنی سره چې زبان او عمل سره وي جب او عمل سره او باطینی ګناه څه ته وای چې پزړه کې کفر او شرک یو سړی راولي پزړه کې سو کفر او شرک راولي لکه حسد شو تکبر شو کفر شو او بغض شو او کینه شو کفر شرک حسد بغض تکبر کینه دا چې دي انو دا باطینی ګناهونه دي د ظاهری دوی معنا هغه ګناهونه چې هغه کلا او سرعام کیږي ظاهری دوی معنا هغه چې سرعام کم ګناهونه کیږي او باطینی هغه چې پټو شي وذروا ظاهر الاثم وباطنا ان الذين يكسبون الاثم فتاکیک سراغ کسان چې کوي غي ګنا سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چې بدله باور کړی شي دی لا پاغ باندې چې کم دی کړو چې کم دی کول یعنی د خپل کړو ګناهونه ورته ملاو شي د خپل کړو هغه بدلی به ورته ملاو شي نو فرمایي وان الشیاطین چې الله نوم پینی غسته نو دا حرام دی امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قصدن عمدن کلمه نه ویلا حرام دی وان الشیاطین وان الشیاطین او پتا کې سره شیطانان چي دي ليوحون الى اولیاءهم پزړه کې اچي د خپل ملګرو من المشرکین چې مشرکانو کې کوم ملګری وي پاغي پزړه کې اچي ليجادلوکم د پاره دی چې جګړه وکي تاسو سره و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون کچری تاسو اطاعت وکړای نو په تحقیق سره تاسو هم مشرکان شي او من کان میتا د مؤمن او کافر مثال په ژوندۍ عمرې سره ثابت کړي دي رب ته د ما قبل سره سره بر د دوو ګروهونو ذکرو یو د مهتدین هو اعلم بالمهتدین دا یو ډلوا او بل ان ربک هو اعلم بالمعتدين دا دوی مډاله وا اوس داغه دواړه ډلې چې وینو داغه تذکرہ دې ځای نه چالو کیږي بل رب دې چې په ما قبل کې ذکر د مشرکین او په دې کې مثالونه داغه دي په دې کې مثالونه داغه دي او من کان میتا آیا څوک چې مړ وي یعنی جاهل وي فاحییناه پس ژوندې کومګه دلرا یعنی علم ورکو دلرا فهدیناه بالعلم پس موږ دله هدایت ورکو په علم سره وجعلنا له نورا وګرځو موږ د دې پار رڼا ای ایمانن ایمان ورله ورکو یمشي به فی الناس چې دې ګرځي په دغه ایمان سره په خلکو کې کمم مثله فی الظلمات گویا چې مثال د دا زائد عبارت دی اصل عبارت دا څه دی کمن هو فی الظلمات کمن هو فی الظلمات بس هو کمن هو پشان دا غچا دی چې هغه په تیرو کې وی کمن مسلوه دا زائد دی کمن مسلوه چې خپل عبارت کې واخلي په ترجمه باندې تخپلم نشي پوي دی نو دا مسلوه عبارت زائده ده د اکثر مفسرین درای مطابق نو بیا بسنګ وای کمن هو فی الظلمات ليس بخارج منها لکه چې او من کان میتن کی تا تشبیه چالو کړی دا او من کان میتن آیا هغه هغه جاهل چې ده فاحینا او چې مونږ دې دل علم ورکو وجعلنا له نورا رڼا ورل ورکو د ایمان یمشي به فی الناس به ګرځي پاغي سره په خلکو کې نو کمن هو فی الظلمات پشان دا غسړی کې دی چې په تیارو کې پروتي لیس بخارج منها چې وتون کې نیوی داغینا انو دا کمن هو فی الظلمات شو دا مشران د مکی مجرمیها مجرمان کذالک جعلنا فی کل قريه اکابر هم دارنګ مونږ په هر خار کې مشران جوړ کړی دي مجرمیها چې دا مجرمان دي فی مقابل التوحید والعلم دې مجرمان دي ای جعلنا ک بمکه تا القریش یمکرونا دا قریش چیری یمکرونا تدبیرونه کوي بتزیین الباطل په تزیین باطل سره فی مقابل التوحید والعلم په مقابله د دې کې توحید او علم براشي اکابر مشران مجرمیها لیمکرو د پاره دي چې هلی کوي التا تدبیرونه کوي چلولونه کوي فیا په دغه خار کې وما یمکرون الا بانفسهم او دې تدبیرونه نه کوي مگر خپل ځانونو سره وما یشعرون او دې شعور نه لري گناهونه کړی دي مینا کابرهم د دې د مشرانو صغار ذلت عند الله پنځ د الله وعذاب شدید فی الدارین او عذاب درناک پدارینو کې به ما کانو یم قرون په سبب دا غ مکر چې کم بدی کو فمن یرید الله پس چاله چې ارادو کې الله تعالی ان یهدیا یشرح صدره للاسلام دا چې هدایت ورکی کولاو کی یشرع په معنی د یوسع ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې سلام د الله نوم دی او دار السلام بنا مراد د الله کور دی سلام د الله نوم دی دار السلام مراد ته د الله کور دی چې پاغي کې غم رنج او مصیبت بنوي بعض وی چې نه دار السلام نه مراد جنت دی لهم دار السلام دار السلام نه مراد بعض وی چې دا جنت دی خیالی فرمای خیالی هغه لیکي چې دارالسلام ورته ځکوي چې کله جنتی جنت کې داخل شي نو دی به مکمل په امن کې شي دی به مکمل په امن کې شي او فرشتي به ورته وي چې سلام علیکم سلام علیکم سلامتیا دی پتا باندې دا ورته فرشتي وي فدخلوها داخل شته دن لار شته انو بیا بحور غلمان ورته سلام کوي غیب ورته سلام قولا من رب الرحیم الله طرف ورته دا سلام وشي چې سلام قولا من رب الرحیم سلامتی ادا دا قول دی د رب رحیم د طرفنا ان بیا دویم وجه چې دا هغه دا دا د دویم وجه په لحاظ سرا دار السلام چې دی انو دا چې داخل شي دي تکل خلق نو سلب د دې بیا نشته د سلب خطرې نشته بل وجه دا ده چې دار السلام ورته ځکه وایي چې کله دې تسوک داخل شو نو د سلب کېدو خطرې نشته جنت به مسلوب کیږي نه یو سړی یو ځل وردن نشه بس د پوخ کور شو بیا په خټه کانه ده والله کې ته سوکو باسي بیا به ته سوکې استې نشي مزاده کې ورته دار السلام ویلي لهم دار السلام عند ربهم پنځ پروردگار دی او هو وليهم او دغه الله دې کار ساز دی بما كانوا يعملون په سبب دا عمل چې کوم بدی کو و یوم یحشرهم جميعا د دې ما قبل سره ربط ته غدا چې بر د صراط مستقیم او علی مؤمنانو ذکرو او دا چې دا غي د پاره با دار السلام وی اوس د دویم دور د خلکو ذکر دی چې و یوم یحشرهم جميعا په کوم ورځ چې دی را جمع کم دا تقویف اخروی تر لا یفلح الظالمون پوره جميعا په جمع باندې نو ورته وسوي الله یا معاشر الجن نو یقال لهم یا معاشر الجن او ویل شي دیت چې ټولی د جناتو قد استكثرتم من الانس پتاکیک سرا تاسو ډیر ستابی کړیو د انسانانو نه د ځان په بار کې وقال اولیاء من الانس وای باغ ملګری دی د انسانانو ربنا استمتع بعضنا اے پروردگارا فائدہ واغست بعضو زمونږه په بعضو باندې اجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها روح المانی بار محیط وغیرہ کی دی چې د شیطانانو کوم ملګری چې انسانان وي د شیطانانو د دې چې کوم ملګری انسانان وي نو هغه به اقبال جرم کی هغه به اقبال جرم کی یعنی دا خپل جرم به اومني چې مونږ دا کوم شرکیات کو دا کوم کفریات کو نو دا غلطه ده اقبال جرم به وکي چې واقعي مونږ نه بعضو بعضو ته فائدہ رسول ده یعنی س شیطانانو مونږ ته فائدې او سمونږ د دې ته فائدې چې مونږ ملګرتیا ده دې کړې ده نو مونږه کې بعضو د بعضو نه فائدې اغستې دي او دویمه ده دویم تفسیر دا دی چې هغه انسانان په خپل جرم باندې پرده واچي انسانان به په خپل جرم باندې چې کله دی پرده واچي نو بیا بسوي چې مونږه یو بل نه صرف دنیایي फायदा اغستې و دنیا کې موږ ته څه ضرورت شنو دی ته به موي ادای ته بس ضرورت شنو موږ ته به وي ان موږ خو څه کفر او شرک خو نه کړي کنه دنیوي فائدہ ما غسته ده الله دا غي ذکر کوي وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال الله ورته فرمای النار مسواکم ان دای ورته وای چې اخرج ربنا من النار اے پروردگار او باسی مونږه دورنا الله ورته خالدین فی همیشه او پکې اوسېږي الا ماشاء الله مگر چې الله وغواړي ابن عباس فرمایي چې دا ما الا ماشاء الله کې دا ما دا په معنی د من دی معنی به دا وی چې الله فرمایي چې تاسو ټکانه چې دنو هغه دوزخ دی همیشه په دوزخ کې اوسېږئ مگر هغه چې د چا بارکه الله وغواړي یعنی د کوم جرم چې کفر ته نه دی رسیدل صرف ګناه پورې محدود دی چې د چا جرم صرف ګناه پورې محدود دی کفر ته نه دی رسیدل نو د ابن عباس رضی الله عنه روایت دا ده چې هغه ته ویل شي چې تاسو بچي دغه شیطانانو انسانانو چې غوا کړو شیطانانو چې دا کوم انسانان اغوا کړو تختولیو او بیا هر هر شق د کفر او شرک دا چې انو دای په دې کې چولو د ګناهونو په کې چولو نو الله تعالی فرمایي چې مونږه دغه انسانان به وای چې مونږ د دې پاغه پانسه کې راغلو پاغات کړو کې راغلو او هغه خلک شرک ته بنوي رسیدلی دغه خلک شرک ته نه دی رسیدلی د خبره کې بده شرک ته لانی رسیدلی نو چې شرک ته نی رسیدلی په پنده د شیطان کې راغلی وی نو الا ماشاء الله دا ما خلق دي چې الله بده ته نو باسي او نور به په جهنم کې پاتې شي دویم تفسیر دا دی چې دا ما چې د دې په خپل عموم باندې پرې خو دی شي الا ما کې ما به په خپل عموم باندې پرې خو دی شي نو معنی به دای چې هغه به همیشه په ور کې وي مګر څه چې خدای وغواړي نو د اور نه به وباسي څه چې خدای وغواړي نو هغه به د اور نه وباسي زمحریر کې به داخل کی چې اور نه وباسي نو دغه به په زمحریر کې الله تعالی داخل کی اوزی بنا دا تفسیریم دی چې څو وخت دی ته د وبو د پاره دی او یستیش چې د اور نه وباسي زمحریر ته به ولي او یو تفسیر دام دی چې کله وبو نه ویستیش د وبو د پاره چې کله دار او یستیش نو ثم ان مرجعهم لئل الجحیم بیا دې ټکانه چې د ناب جهنم ته دا احسان درې تفسیر دي خو کستاسو خیال کې راځي کستاسو خپل دی خولي خیال کې راځي چې پړمبه سي پارکه دیګه چې کوم تعارضونه او هغه ما تاسو ته ذکر کړو یادم شي هاجی ټول ته یاد دي کنه یاد به ټول ته تاسو خدا سي داسې هسته نه چې یاد به نه ساتي داسې یاد ساتلی دي کنه چې بای دا د جهنم نه یو ځای کې الله وایي چې وزي بنا بل ځای کې الله تعالی وایي چې وزي با امام بخاری رحمت الله علیه رائے د روح المانی رائے د کشاف رائے ټول ما پیش کړی تاسو ته یادیم دي اوس هم یاد شو سناسه ها او یاد دي تاسو ته الله فرمای الا ماشاء الله مگر چې الله غواړي ان ربک حکیم علیم پتا کی سره ستا پروردگار حکمت والد او علم والد ای يحكم بانتقالهم فیصله بکئی په انتقال دی باندې وکذالک نولی بعض الظالمین هم دارنګ مونږ یو ځای کړو بعض ظالمان لرا د بعض سره یا معاشر الجن د دې ما قبل سره ربط برد جناتو انسانانو د گمراه کولو ذکرو برد جناتو د انسانانو د گمراه کولو ذکرو اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې ولې دې سره مبلغ رسول نو راغله چې تاسو د کوم جناتو او پیریانو خبره کوي انو چې دې سره خبره کړي جواب دا دی چې ضرور راغله ولې نو راغله تفصیلی باس په مخ کې کو چې د انسانانو د جناتو سره پیغمبران راغلی او کنو راغلی یا معاشر الجن زجر دی اے تولی د جناتو ولنس د انسانانو علم یاتکم رسول منکم ای نور اغلی تاسو له رسولان منکم ای فی الجن خلاف من الجن ام من الانس دا لیکلی دي چې په جناتو کې نبی راغلو لیکن جمهور امت د زحاق د دې قول مخالف دي امام زحاق هغه وی چې او پیرانو کې پیغمبران راغلو او هغه هغه یو حواله ورکوي وای که تاسو خیال کړی چې دا اندوان چې دي اندوان د خپل بوت چې جوړ کړي نو د چا د یو بوت شپارس لاسونه د بل شلی خپید لزدولسی که تاسو دغه کړي د بوتانو دا د هندوانو دا بوت چی نو دا غي په واجب انداز جوړ کړي هر یو مندر به تنال ته هندستان کې هوته ډکی دلته خو مندر شته نه تاسو ځکه نه لیدل نو دلته خو مندرات شته نه چې پاغي کې د هندوانو دا بوتان تاسو غور سره وګورئ نو هغه په یو لاس کې هغه مومبتی نیولې یا په بل کې به تورې په بل کې به چاړي یا په بل کې به جګي په بل کې به وبي یا په بل کې به لاټي یا په بل کې به خپل سری او ساجيبه غوندې چلی دنیا لاسونه نو امام زحاق دغه حواله مور کوي چې گویا دا په دې اندوانو کې چې د خپل کم خدای جوړ کړي دي نو دا په دې پیریانو کې چرته کې دي شي چې د دې د هدایت لپاره کسان راغلیو او د پیریانو غسترګې داسې غوګونه داسې سوکي داسې وتیو لاسونم ډیر ورسه بلبل شان اگر چې ما هندستان کې دلی کې یو هندونه تاسو کوم ورته مې دا ډیر لاسونه خپل تاسو دې خدای ولې دي وی بھگوان میں شکتی آ جاتی ہے دا په بدوان کې وی شکتی راشي انو بیا کده لزر لاسونه جوړي کې یو لاک جوړي نو بس په هر لاس په یو لاس باندې منګوړي مړې په بل مچان شړي په بل ماشي شړي په بل بټنې لګي په بل پکی لګي په بل باندې بلکونه بلې بل باندې خلکو له سپېړې ور کوي ټول لاسونه په خپل خپل ځای کار کوي نو ماغه ته مې چې د کې شکتی راشي نو دا ذهن یې سوځای کی ما ته یې ته جوړ خبره نه کوی بس غلې کینا ما خزه ټیک دې چې تاسو سره جواب نشته غلې بکینم نو مې د دا ذهن وکم یو لاس سری چې یو لاس دا کار کوي بل دا کوي نو دا ذهن به کم لاس سری نه ما ته ته غلې نشي کیناست بس غلې کینا مې ٹھیک ہے بس نہیں بولوں گا ځکه ځان له کار نشو کته د هندو ملک کې ناستو نو دې دې کې فرمایي چې دا امام زحاب چې دن هغه دغه رائے پیش کړي هغه وی چې لاسونه ډیر خپې ډیر نو په جناتو کې هغه وی چې په جناتو کې انبیا راغلي دي جمهور امت داغه مخالفت کوي هغه وی چې نه څومره پیغمبران چې راغلي دا په انسانانو کې راغلي دي ځکه چې د انسان استعداد چې دنو دا اعلی په مقابله د نور مخلوقاتو کې په مقابله د نورو مخلوقاتو کې استعداد انساني استعداد د انس چې ورته وي نو دا اعلی دی نو په دی وجه الله انبیا را لګلی په انسانانو کې دي په جناتو کې نه دی راغلي او نبوت او رسالت اعلی مرتبه ته ملاویږي او جنات چې دي دا غي شان سره دا مناسب نه دا غي د شان لایق نه ده چې غي ته نبوت الله تعالی ورکی ځکه چې دا غي قرات تو ګوره خلکو نه چې دا کوم ډو کې پاتې شي نو دغه خوري دا چې دا غي خوراک سکات کړي غټ فرق دی دا غي په مرتبه کې فرق دی انسانانو لچې الله کومه مرتبه ور کړی دا نو هغه جناتو لنه دا ور کړی مجدد الفسانی په خپل مکتوباتو کې لیکلي دي مجدد الفسانی هغه په خپل مکتوباتو کې لیکلي دي سری کې په خپل مکتوباتو کې هغه وای چې نبوت او رسالت د پاره چې کومه درجه ده نو هغه خاکی مخلوق ته ملاوي دي شي ناری مخلوق ته نه ملاويږي خاکی مخلوق د خور چې کوم مخلوق دی نو دایته د نبوت او د رسالت درجه دایته ملاوي دي شي او ناری مخلوق ته نشي ملاوي دي انو زکه کچاري په دای زکه په دای کې نه دراغله زکه په دای کې پیغمبر نه دراغله نو د منکم دا معنی به بیا سی وی دا دلته چې الله فرمایي چې الم یاتکم رسول منکم الم یاتکم رسول منکم ولنور اغری تاسو له رسولان نو دې معنی و بیا دلته څنګه نو دې بارکه علامه جلال الدین رحمت الله علیه علامه علوسی رحمت الله علیه روح المانی کې قاضی بیزاوی رحمت الله علیه بیزاوی کې اغي وای چې منکم ای من مجموعکم ستاسو د مجموعینا ستاسو ولن نشرک بربنا احد نو مبلغین په جناتو کې مو لیکن صرف رسولان په انسانانو کې راغلو بیا د غي مبلغین دا په جناتو کې باقاعده الله تعالی مقرر کړیو نو ایس صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن انو دلته کې ولو الى قومهم منذرين منذر صفته مورله بیان کړي چې دا مبلغین په دای کې انو د رسول معنی چې د پیغام رسون کې دلته یو اشکال راځي چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نمخ کې 2000 جنات 2000 جنات چې الله تعالی دنیا ته را لګیلو انو هغه جنات ول الله تعالی د هدایت لپاره د رشد لپاره سوک را لګیلو آدم علیه الصلاۃ والسلام نه 2000 کال 2000 کسان مخکې چې تنکم دغه پیریانو په دې دنیا کې اوسېدل هغه پورا 2000 کسانو نو هغه له درشد هدایت ته پاره سوک راغلی نبوت خدای آدم علی السلام نشورو شو نو دا غي د اصلاح د پاره سوکو علامہ بدر الدین شبلی علامہ بدر الدین شبلی رحمت الله علیه په احکام الجان فی احکام المرجان شته ما سره کړی چا پکاري کوم کتاب حواله چې ذکر مور کوم نو کتاب بوي احکام الجان فی احکام الجان فی احکام المرجان فی احکام الجان دا دغه کتاب دی علامہ بدر الدین شبلی په دې کې د پیریانو واقعات غلي کړي دي ان هغه وایي چې آو د آدم علی صلوات و سلام نه مخکې د پیریانو تبع الله تعالی فرشتي را لېګل د رشد او هدایت لپاره فرشتو به ورته خبره کوله او پاره کې یو فرشتي ذکر هم د کړی چې اسماعیل علیه صلوات و سلام نومو ته یو فرشتي نوم یې مغسته دي چې په هغه زمانہ کې کوم فرشتي به د انسانانو د رشد د پاره د هدایت د پاره راتلل نو پاره کې یو فرشته چې وا نه داغي نوم دې ذکر کوي چې اسماعیل علیه صلوات و سلام نه دغه فرشتي نومو نو فرمای الم یاتکم رسول منکم آیا راغلی دی تاسو له رسولان من مجموعکم یقصون علیکم آیاتی چې بیانې پتا سو باندې آیاتونه زما وینذرونکم او چې ری تاسو در لقاء یومکم هذا تاسو دې ورځې د ملاقات نه قالو نو دوی ورته وی شهیدنا مونږ وایو کړه علی انفسنا ای هذا اقرار منهم بذالک مونږ په خپل ځان باندې گواہی کوو وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړه دی لره ژوند د دنیا وشهدوا علی انفسهم او د گواہی کړه په خپل ځانونو باندې کما انشاکم لک څنګه چې تاسو راوستئ من ذریه قوم اخرین د ذریت د اولاد د یو بل قوم نه تاسو راوستئ اغا هو اهل السفینه نوح اچ د نوح علی صلوات و سلام په کشته کې کوم غینه تاسو پیدا کړی تاسو بلری کې نور به پیدا کی دا خدای الله انما توعدون لا قل یا قوم اعملوا ورتوی چې اے قوم زما اعملوا علی مکانتکم عملو کی تاسو په خپل ځای باندې یعنی په خپل ځای خپل کار کوي انی عاملون انی عاملون زه په خپل ځای خپل عمل کوونکم لکه څنګه چې سورۃ الکافرون کې وایي په طریقه تاسو باندې اعملوا علی مکانتکم اعملوا علی حالتکم عمل کوي تاسو په خپل حالت باندې یا په طریقه خپل باندې دلته یو اشکال لې چې ول پیغمبرانو خلکو ته د کفر اجازه ورکړو چې اعملوا علی مکانتکم ورتوي صحیح اعتراض دی پیغمبرانو خلکو ته تاسو په خپل ځای چې څه کوي نو هغه کوي ګویا دا خو پیغمبرانو د شرک او د کفر او د ګناونو د زنا په خپل باندې خلکو له دعوت او اجازه ورکړي او د نبی شان مناسب نه دی چې د خپل باندې چاله حدیث زونو اجازه ورکړي جواب د امر ډیر قسمونه دي جواب دا دی چې د امر قسمونه ډیر دي دلته پیغمبر چې دا کم امر کو نو ول خدای امر په معنی ځان پوهه کوي امر توبیخ د پاره هم راځي امر د پاره د توبیخ هم راځي د پاره د تهدید هم راځي امر د پاره د تعجیز هم راځي عاجز کولو د پاره د پاره د تهدید هم راضی د توبیخ هم راضی او د پاره تعجیز هم راضی امر د پاره د تکلیف هم راضی امر تکلیف هغه دی چې امر د مامور به په وقوع باندې راضی وي امر تکلیف څه ته وایي چې امر د مامور به په وقوع باندې راضی وي لکه اقیم الصلاه دا امر تکلیف دی چې مامور به دا مونږ کوي نو امر په دې راضي دی او یو تهدید دی لکه چې دا سی وای چې اوکه چې سکول شي هله کوئی مړه تپس کې زکو چې تاسو کول شي غو کا دس کول شي او کا دس نو دا سی ورته وای چې اوکه چې سکول شي دې کې امر د مامور به په وقوع باندې راضي نه دی امر د مامور به په وقوع باندې راضي نه دی او په دې باندې قرینه فسوف تعلمون چې زر دې چې پوهه بشي دا په قرینه ده ان دې ځکه امر تهدید دی امر تهدید نو فرمای قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوهه شي او کوي چې څه کول شي مطلب دا نه چې تاسو کول شي پوهه شي کنه امر د پاره تهدید دی من تکون له عاقبت الدار شاندار چې کامیابی نه مومي ظالمان وجعلوا لله مما ذرا من الحرث وجعلوا لله غرزي د الله د پاره مما مما ذرا من الحرث دا هغه دا چې هغه پیدا کړی دي ان د الله د پاره غرزي هغه سيزونه شریکان چې هغه هغه پیدا کړی دي د دې ما قبل سره رب تول معلومول غواړي اول د قیامت د قیامت په ورځ د قیامت په ورځ چې الله تعالی مشرکان جنات او انسانان دین الله تعالی سوالو کی چې تاسو دا دا کاروایی کړی دا اولا غ ذکر چې په ورځ د قیامت به الله په پیریانو کې چې کوم کافران دي یا په انسانانو کې کوم کافران دي دای ته به وای چې تاسو دا دا کاروایی کړی وا اوس مخکې آیاتونو کې الله تعالی د بعضی جزئیات بیانې د شرک بعضی جزئیات بیانې الله تعالی د شرک چې د شرک کوونکو دا کړو دا کړو لومبه وجعلوا لله مما ذرا من الحرث ګرځولې دا الله د پاره مما دا غسیزن نظر امن الحرث دا غي نه چې هغه پیدا کړی دي من الحرث د پټونه والانعام او د سارونه نصيبا حصہ دا حصہ د سارونه میزه ګرځولې دا د پټونه سا اما يحكمون ډیر بد فیصله د چي دی کوي وکذالک زین لکثیر من المشرکین هم دارنګ موږ خسته کړی دي د ډیرو زیات مشرکانو د پاره قتل اولادهم قتل د اولاد د دی هغه د لونو قتل چې لونه به ژوندې قتلول ژوندې به پزمکه کې غر کول د دې ربط چې ما قبل سره په تیر آیاتونو کې د مشرکینو د باطل او عقیدو د کفر او د شرک بیانو اوس براتلون کې آیاتونو کې د دوی د علمی غلطو او د جاهلانه رسمونو ذکر دی وکذالک زین لکثیر من المشرکین هم دارنګ مونږه خستکړي د ډیرو زیات مشرکانو د پاره قتل اولادهم قتل د اولاد د دی شرکاءهم خدایانو د دوی زینا دارنګ خستکړي د ډیرو مشرکانو د پاره قتل اولادهم شرکاءهم د دی خدایانو اوس به تاسو وایئ چې د خدایانو یې څنګه مزین کړو نو موږ تاسو ته مخکې مخکې دا بیان شو چې اکثر مفسرین رائے دا دا چې د تزیین نسبت د تزیین نسبت چې کله الله طرف ته وشي نو داغه نه مراد سی داغه نه مراد خلق د دا الله تعالی او چې تزیین نسبت کله شیطان یا شریکانو طرف ته وشي نو داغه نه مراد سی کسب یعنی سبب کسب د بندا نو په خلق او په کسب دواړو کې فرق دی نو فرمای وکذالک زین لکثیر من المشرکین اومدارنګ خسته کړي مونږ ډیرو زیاتو مشرکانو د پاره قتل اولادهم قتل د اولاد د شرکاهم خدایانو د دی خسته کړي دي مشرکان د پاره خدایانو د دی علیه په دغه باندې سيجزيهم بما كانوا يفترون په زر دې بدله بور کې په سبب دا غي چې کوم دروغ دي جوړول په الله علی الله په الله باندې دې تفصیل کستاسو خیال راځي دا د سارو باره کې چې دې کمی حصے په کم انداز مقرر کړي او څنګه په نوم د الله پریخي نو دا بحیرا صاحبہ وسیلہ حام وغیرہ کې ما پورا تفصيلات د دې دوزله ذکر کړې دي خیال کې مرাজি کنه دو ځله په تفصيلي بحث شوه دی اوس په دې ځای کې وخت نه ضایع کو وقالو ما فی بطون هذه الانعام او دای بدا خبرم کوله دا غي قبایح دا غي د شرکی عملیات او رسومات وقالو دای بسوي ما فی بطون هذه الانعام کوم شی چې په خېټو زمونږ دې سارو کې دی نو خالصتن ان خرجتا حیا ان خرجت حیا کچری ژوندې راوته نو خالصتن لذکورنا صرف سړی به خوري ومحرم علی ازواجنا او په خزو زمونږه باندې دا حرام دی و ان یکم میتتن او که چېرې مړ راوته د ساروینه نو فهم فی شرکا بیا به خزې نر ټول خوري پر داسې د رزیل زامونو کنه چې که ژوندې بچي او شې زمونږ د دې ساروی لکه زمونږ نه میخه کې ژوندې بچي او شنو بس حلال وکړو نو بیا به یوازې دا سړی خوري خزې به پکې خوراک نه کوي دې ځان له جدا کینی او که چېرې مړ راوته نو بیا خزې نر دواړه به خوري اوس دا څه خبره دا دی قانونو دا څه ناشوله تزامنو د ځان نه قانونونه جوړ کړو او غي لاګو کړو لاګو کول به ډیر خلکو به خبره منله آرامیان وان یکم میتتن فهم فی شرکا ای ال الذکور والاناث سيجزيهم وصفهم ذرج بدل بور کې الله دی لري دې بیان انه حکیم علیم الله حکمت والد او علم والد په دې سزا نه ورکول کې حکمت د الله تعالی دی او علم والد په شرک د دی باندې قد خسر الذين پتاکک سرا نقصان کې پریوت لاغ کسان قتلوا اولادهم چې قتل کړل ځامن خپل صفهم بغیر علم د جهل د وجه بغیر د علم نه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کو وحرموا حرام کړو ما غس رزقهم الله چې الله سور کړو افتران علی الله په الله باندې دروغ جوړول قد ضلوا وما كانوا مهتدين پتاګي سره دې گمراه شو او دې هدایت نمومي وهو الذي انشا جنات معروشات وهو الذي الله چې ټول الله پیدا کړی دي دا زناور دي یا پټی دي هر یو شی ټول الله تعالی پیدا کړی دي نو چې دا الله تعالی پیدا کړی دي نو لات منات عزا دای څه شی پیدا کړی دي دای چې دا کم خدایان دي دای خو څه شی نه پیدا کړی د دې د هیڅو د مقررولو په کې ضرورت بیا سره نو فرمای وهو الذي الله غزات انشا جنات چې پیدا کړی دي جنات باغونه معروشات اي مرفوعات من الارض چې په چتونو باندې قرول شي وغیر معروشات او بعد داسي چې هغه قرول نشي وغیر معروشات بعد مرفوعات ندي بلکې لاندې دي والنقل والزرع او دا کجوره چې دا او دا والزرع او دا دغه چې دا سبزی چې دا یا زرع مختلفا اکلوه یا د پټی دا پیدا کیدون کی سيزونه چي دي مختلفا اکلوه بدل را بدل دي د یو د دې خوراک یعنی د دې میوه و زیتون او زیتون چې دی ور رمان او انار چې دی متشابه او غیر متشابه بعضی پلون او توم کې دیو بل متشابه دي باز نه دي تفصیل دي ومه کې تیر شوی دی کلو من ثمره خری تاسو د میو د دینا اذا اسمر کله چې دا میوه راړي واتو حقه یوم حصاده او ورکه تاسو حقه حق د الله تعالی یوم حصاده پورز د ریبلو د دی باندې یعنی عشر تنور کوي بعض کبایر دي چې هغه لکه بوج ک پګدین وغه اوچتای او بعض چې دی هغه خکته دي ای بوج نشي اوچتول کلو مما رزقکم الله اخری تاسو دا رزق نه کم چې درکړې تاسو له الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ تاسو د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین پتا کی سره شان داد چې غستا سو د پاره کار دشمن دی ثمانیت ازواج ثمانیت ازواج دا ات جوړی دی ات جوړی ثمانیت ازواج صاحب مدارک او دغه ور سره علامه علوسی رحمت الله علیه او صاحب مدارک او دغه قاضی بیزاوی رحمت الله علیه دا درې واړوي مذکر چکم دی دا حرام کړی دی الله تعالی پتاسو یا مادی در باندې حرام کړی دی من الظان والمعز اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا مشتمل ام حرم مشتملت یا مشتمل په دې باندې رحمونه د دې مادو نبئونی بعلم تاسو مال خبر را کوي په علم سره من الكتب الاولین ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یی په دې دعوه کې چې ان الله حرما الله حرام کړی دا تاسو د ځان نه حرام کړی ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين دوقانو نم دودي او د غيانو نم دودي قل تور توا ذکرين آیا دا دواړه مذکر چې دي منهما د دې دواړو نه حرم من انثيين دا حرام کړی دی او کنا دا مؤنث ام مشتملت علیه ارحام الانثیین یا مشتمل په دای باندې رحمونه دې مادو ام کنتم شهدا بل کنتم شهدا بلکې تاسو گواهان یې اذ وصاکم الله بهذا کله چې حکم کو تاسو ته الله تعالی په دې سره نه په دې تحریم سره فمن اظلم پسوک دې زیات ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ لیضل الناس بغیر علم ليضل الناس د پاره دي چې گمراه کی خلق لرا بغیر د دلیل نه بغیر علم نه بلا دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين پتا کی سره الله تعالی ہدایت نور کی قوم د ظالمانو لا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما ما قبل سره رب سره بر ذکر چې دی سسی زنا پزان باندې حرام کړو او دم مسفوحا یا په جړق سره وتون کی وینا چې په ټوپ سره کوم وینا وزي په ټوپ سره چې کوم وینا وزي نو دا حرام ده نور حلال ده او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر شحم عظام وغیرہ ټول په دی عاطف دي چې د غوخه د ډوکی د ار یو شی وختم وخت ټول حرام دي دا دا دا مفعول ثانی شداغه او الحوايا یا په کلمو چې کما قتل اندام حرام ده او مختلط بعظم یا چې لګیدلی وی داډو کی سره ذالک جزایناهم ببغیم دا موږ دی له بدله ورکو په سبب د ظلم د دی دغه ټول غوخه یو دا واز دي چې موږ ورته ویلی چې دا به ساروی نه غرزوي دا به استعمالوي نه نو الله وسعت والده رحم والده ولا يرد باسه عن القوم المجرمين او نه به واپس کیږي عذاب داغه د قوم د مجرمانو نه اذا جاء کله چې دا عذاب راشي سيقول الذين اشركوا زرد چې وایي واغه کسان چې شریک جوړي دا الله سره فی العذر په عذر کې بسوي لرد الباس چې سزا نه بچ شو دا الله عذاب را باندې رانشي دا مشرکینو د خپل شرک او تحریم ساخته دا غي دلیل دا پیش کو چې کچره تاسو په خیال کې دا شرک دی نو مونږه خو کو او کچره دا زناور حرام ني نو الله مونږ لا الله تعالی مونږ د دین ولې نه منې کوي کدا حرام ني نو الله تعالی ته مونږ ولې نه منې کوي جواب مفسرین ورکړي چې دلته اجمال له تفصیل اجمالی جواب دې ده کې تفصیلی جواب دې چې کوم نه او په سوار لسمه سپاره سوره نحل آیت نمبر 35 الته کې ان شاء الله تفصيلي خبره پکاو چې او په دې آیاتونو خو صرف دا معلومیږي چې الله تعالی منکړي دي الله تعالی خو منکړي دي لکه فهل علی الرسل الا البلاغ المبين فهل علی الرسل ولي پر رسولانو باندې نشته پر رسولانو باقاعده شته بلاغ مبین ولقد بعثنا فی کل امه رسولا فتاکیک سره مونږ لګلی دی په هر امت کې یو رسول نو مونږ هر امت کې رسول لګلې دی او هغه دا ویلی چې ان عبد الله دا الله عبادت کوي نو اوس رب خو من کړی دی خو چې خلک په خپل باندې نه من شي دا خدای غي خپل ګناه دی خو دې تفصیلی با سوار لسمه سپاره کې شته ان شاء الله التبه وایو ولا حرمنا من شيء کذالک هم دارنګ کذب الذین کذالک هم دا لو شاء الله ما اشرکنا ولا باونا کچره الله غوښته مونږ به شرک نه وکړو نو مونږ پلار نه کې شرک کړو ولا حرمنا من شیء نه بس شی مونږه حرام کړو کذالک قل فی الجواب په جواب کې ورته وای کذالک هم دارنګ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړي هغه کسانو کوم چې مخ کې دینو حتا ذاقوا باسنا ترسه حدا پوری چې وسکه دای زمونږه عذاب قل تو ورته وای الهل عندكم من علم آیا شته تاسو سره علم یعنی څنګه بن علم من دلیل بانه راض به چې الله په دې باندې راضی دی فتخرجوه لنا پس داغه د پاره تاسو باسي ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوي مگر د خپل ګمانونو ان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر دروغ جوړون کیږي قل تور توایا فلله الحجه البالغه الله د پاره غلبه کامله ده فلله الحجه البالغه الله لره غلبه کامله ده فلو شاء کجرو غاړي لهداکم اجمعين تاسو ټول به هدایت درکې قل تور توایا هلم شهداکم هلم حاضر کئ تاسو خپل گواهان یا خپل علما الذين يشهدون ان الله حرم هذا چې کوم تاسو ته ویلو چې الله تعالی حرام کړی دا سيزونه هغه خپل گواهان امرا ولي کنه چې غیر درته وی چې الله دا حرام کړی نبراس صفه 48 کې نبراس صفه 48 کې د دې حلم بحث لیکل دی د دې حلم بحث نبراس په صفه 48 کې لیکل دی چې بصریین وایي چې دا په اصل کې او ها دا حلم چې ده اصل کې او ها حرف تنبیه او لم چې ده نو نصر ينصرنا امر انو ها کې چې کوم الف ده هغه حذف کو نو حلمت نه جوړ شو آسان معنی دا ده چې خبردار خبردار نفس به جمع کوي کوفین ورته وی چې نه حل استفهام ده اما یا ام امر ده نو بیا اعتراض کوي په خپل باندې کوفین چې دا حل او حل چې دنو دا جدا نو ادا او امر جدا نو ادا نو دا چې الګ الګ قسمونه دین دا جمع څنګه شو جواب ورکې په خپل باندې چې حل د استفهام چې حل د استفهام چې دی کله کله دی د تحریز د پار راضی او کله کله دی د طلب د پار راضی حل د استفهام چې دی په ګرامر کې کله کله تحریز د پار راضی او کله کله د طلب د پارم راضی نو دلته کې دا دا د امر مخالف نه دی نو حلم حلم زمیتنا نقل کړه لام له ور کړه نو حمزه چې دا غینا والذو نو حلم جوړ شو زمیت نقل کړه غی لام له ور کړه حمزه دغه صفات شو حمزه نه چې حرکت لاړ نو الف شو چې حرکت تلار دی الف شنو الف والذو چې کله غوالذو نو هل امه پځه هل امه نبي اجوش اوس دغه قواعد مطابق کوفیین خو دینه حلم ما جوړ کو اوس کې چره وګوره حجازیین سوي بصریین او د بصری خلکو خپل د ګرامر اصول بیان کړو کوفیان خپل بیان کړو اوس د حجازیین تذکرہ ده حجازیین وایي چې دا لفظ د مفرد راغلی دی حلم زیدون د ارزه کې مفرد دی هلم زید هلم زیدان هلم زیدون هلم هند بس د مفرد مذکر لفظ دی که مؤنث راشي که مفرد راشي که تسنیه راشي که جمع ټول د پاره بده دغه هلم مې بل سبني نجدیین صاحب نجد را پاسیدل اهل نجد نجدیین ورته وی چې نه دا لفظ بدلیږي هلم زیدون هلم ما زیدان هلم مو زیدون هلم مت هندون هغه ورلدا توجیهات وکړو اوس وای چې کله دې لازم راځي او کله متعدی راځي دا حلم کله لازم هم راځي کله متعدی د بصریانو کوفیانو نجدیانو حجازیانو د ټولو مسلکونو غبګی تیر شو او کله دې لازم کله متعدی په دې مقام باندې الله تعالی دې متعدی راوسته دې په دې مقام باندې متعدی دې حلم شهداءکم سوره احزاب کې چې کوم راشي حلم الینا چراشی زمون طرف ته اغه لازمی دی او دې ځکه متعدی دی حلم شهداءکم الذین راولی تاسو هغه گواهان خپل الذین یشهدون چې هغه گواہی کوي ان الله حرم هذا چې پتا کی سره الله تعالی دا حرام کړی دی پتا سبحان ای الذی حرمتموکم چې تاسو حرام کړی دی فین شهیدو انه فی التورات کچری دی گواہی وکړه چې دا خبره په تورات کې دنو فلا تشهد معهم او دای د خپل پروردگار نه انکار کوي د خپل پروردگار باندې ایمان نه راړي یشرکون یعدلون په معنی د یشرکون خپل پروردگار سره انصاف نه کوي یعنی شریک جوړي دا غسرا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم قل قل تعالوا مخکې د محرمات حسیه او ذکرو اوس د محرمات معنویه او ذکر دی اوس پراتون کې آیاتونو کې محرمات حسیه تیر شو قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم قل تورته وای تعالى راشي تاسو اتلو چې تلاوت کما حرم ربكم کم شي چې حرام کړي تاسو باندې پروردگار تاسو نمبر 1 الله تشرکو به شیئا دا چې تاسو شریک مو جوړوي دا غسره راشي چې زه تلاوت کوم په هغه سیس پتا سو باندې کوم چې حرام کړی دی پتا سو باندې وګورئ دا ویلي دي کنه چې زه تلاوت کوم پتا سو دا غسیز کوم چې حرام کړی دی پتا سو نو الله تشرکو به شی یادا چې شریک م جوړوي دا الله سره دای په حرام کړی دی کنه مطلب خدا شکنه چې الله تشرکو به شیئا چې تاسو شریک م جوړوي دا الله سره دای په حرام کړی دی نو حلال څه شو چې شریک جوړ کړي دا الله سره وګورئ آیت ته آیت کې بالکل دغه څه لیکلي دي راشي تاسو اتلو ما حرم ربکم علیکم چې تلاوت کوم پتا سو دا غسیزو چې حرام کړي پتا سو خپل پروردگار رومبه دا دي چې الله تشرکو به شیئا هغه سره شریک م جوړوي دا حرام کړي یعنی شریک جوړوي یو دا شو وبالوالدین احسانا والدین سره به احسان نه کوي دا حرام کړي در باندې والدینو سره احسان کوي دا حرام کړي در باندې نه احسان به سر نه کوي کو تک برالی په سر سر به وي یو پکې دا شو بیا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نو قتلوا خپل اولاد د فقر د یارینا دا در باندې حرام کړی دي ولی حلال کړی در باندې دا دی بیا چې اولاد زیه چې دیوشي وګوره خزینه تاسو کا ډوډۍ شته چې دا په کیسه کې کې باندې کېږي نه نشته دې په چاړته دا سروا دې په کم ځای نه راغی دا خو معلومیږي آیت نه خدا معلومیږي نحنو نرزقکم و ایاهم اوس د دې حالانکه دا معنی غلطی دي ټوله والدین سره احسان یوه خدا حرام کړی چې شرک بنه کوي بلې دا حرام کړی چې والدین سره احسان وکړي بلې دا حرام کړی چې اولاد مقتلوي نو قتلول حلال کړی شو بیا نو دې دا معنی ټوله غلطي دي نو آسان تفسیرونه سری تفسیر مدارک جواب کړی دی تفسیر ابو سعود هم د دې جواب کړی دی سراج المنیر وغیرہ ټول ویل دي چې دا لا چې دی دا لا د لا دا لفظ چې دنو دا مزیده دی نو معنی بسنګي قل تعالوا راشي تاسو تعالوا راشي اتلو ما حرم ربکم چې زه تلاوت کوم تاسو ته تا کوم شی چې حرام کړي په تاسو باندې پروردگار تاسو ان تشرکو به شیئا دا چې شریک بنو جوړوي دا غسرہ چې شریک جوړ کړي دا غسرہ دای در باندې حرام کړی دي بس دغه ځای خبر آسان کړه لا مزیده ک چې لا مزیده شنو ټوله جمله آسان شو دویم تفسیر بعض مفسرین کړي دي چې دا جمله حرم ربکم دی باندې ختم شوه جمله په دغه ځای ختم شو مخکې جمله مستانفه ده الله تشرکو به شی ادا جمله مستانفه ده نو قل تعالو راشی تاسو چې تعالو راشی تاسو اتل ما حرم ربکم علیکم چې تلاوت کوم تاسو ته چې حرام کړی دي رب تاسو پتا سو باندې دلته جمله ختم شوه بل جمله شروع کیږي الله تشرکو به شیئا شریک ګره جوړ نه کید الله سره والدینو سره احسان وکي قتل کوي مخبل اولاد لره د فقر دی یارینا دا دا اوس جمله مستانفه شو نو دام صحیح شو هغه جمله چې کومه کې غلطی راتله په خپل باندې سره صحیح شو درېمه توجیه بعد مفسرین کړي دا چې الله تشرکو تعلق د حرمه سره نشته عبارت دا سره یعنی په پټه مرامی توبونه مکوي ښکارې مکوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله مقتلوي تاسو یو کس لرا حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر د قصاص یا په نور ذریعو چې کوم جایز دی پاغي باندې حلال کړی ذالکم وصاکم په دې سره وصیت کوي تاسو ته لعلکم تعقلون خایګی چې تاسو کې عقل راشي الله دې ټولو کې راولي صدق الله العظیم مزنا پس ان شاء الله سراح د لغت کتاب دی سراح ناغي صفحه 134 باندې لیکي چې د اشدا لفظ چې دی اشدا دا وزن د جمع دی او مفرد د یوم نشته مفردی سوګ نشته او وزن د جمع دی اشد لفظ چې دې دې مفرد نشته او وزن دې چې دې غا د جمع دې لکه ابابیل وغیرہ لکه ابابیل دوی مرای چې دا د بعض مفسرینو بعض نحویانو هغه وی چې دا مفرد دې او د جمع په وزن باندې دې او دا په عربی کې صرف دو لفظ دا سراغلی چې دا مفرد دې او وزن دې جمع دې او په عربی کې دا صرف دو لفظ راغلي دی یو اشد دې یو اعنق دی فلا نظیر لهما د دې دواړو نظیر چرته نشته امام سیبوی رحمت الله علیه امام سیبوی هغه وای چې دا شدتن جمع ده اشدہ هغه قائل د دې چې دا د شدتن جمع ده لکه نعمتن چې د انعم جمع ده لکه د نعمتن جمع چې انعم ده نو هغه دا په هغه وزن باندې ده سلورم تفسیری بازی کوي سلورم بازی وای چې دا د شدن جمع ده لکه د کلبن جمع چې اقلب ده نو د شدن جمع اشدن ده نو بازو دی د کلبن جمع چې څنګه اقلب راځي نو د شدن جمع اشدن راځي دي بازو دا تفسیر کړي پنځم یو تفسیر پدې کې پنځم یو معنی بل شوی ده هغه دا نقل لی چې دا د شدن جمع ده لکه د ذئبن جمع چې از ابرازي د ذئبن جمع چې از اب انو دا دغه چې د شدن جمع راځي نو دا پنځه تفسیر په دې کې دي چې حتی ابلغ اشده تر چې حد پورې چورسي د خپل قوت ته واوف الکیل والمیزان پوره کوي تاسو کیل او میزان یعنی مکیلات او موزونات ماپ تول بالقسط یو ماپ دے ناپ دے یو تول دے بالقسط پادل سرا لا نکلف نفسا لا نکلف نفسا الا وسعها موږ مکلف کونا یو نفس لرا مگر داغه د وسعت مطابق موږ خو مکلف کونا یعنی په کومه طریقه چې دې تول کوي پاغي کې دې مکلف نه دې په خولي انداز خو کمې به شي دې پکې نه کوي نه مکلف کومګه چاله را مگر داغه دو ساعت مطابق نو و اذا قلتم فعدلوا کله چې خبره کوي نو عدل کوي پاږي کې ولو کان ذا قربا اگر چې نږدې رشتہ دار خلاف وي او بعهد الله اوفو بعهد الله تعالی پوره کوي ذالکم وصاکم به په دې سر وصیت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون قایږي چې تاسو نصیحت حاصل کوي دا ثم دې ده کې د تعقیب ذکری د پار راغلي دي د تعقیب ذکری د پار معنی به سوي چې مونږ تاسو لم کتاب درکو بیا موسی علی السلام لم مونږ کتاب ورکړو مونږ تاسو لم کتاب درکو خو بیا مونږ موسی علی السلام لم کتاب ورکو نو اوس دې ده کې کچري سوچو کې کدا د تعقیب ذکری د پاره نه وي بیا خو مان دا و چې مونږ تعلم کتاب درکاو بیا مونږ موسی علی السلام نم کتاب ورکو موسی علی السلام خو مخ کې تیر شوی دی اخ اوس نه ده کنستان رستو نبی علی السلام نه رستو نو په دې وجه باندې دا ثم د تعقیب ذکری د پار راځي نو کچری د دې تعقیب ذکری د پار نو مان به سي چې مونږ تاسو لم کتاب درک بیا مونږ موسی علی السلام له کتاب ورکو نو تماما علی الذی تماما علی الذی دا اوس تماما علی الذی د پاره د پوره کول د نعمت په نیک کار کوونکو باندې تماما د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی پاغه چا باندې احسنا چې غنیک کارونه کوي هو احسن بالامر والنهی د پاره د پورا کولو د نعمت علی الذی پاغ چا باندې احسن بالقیام چې هغه نیک کارونه کوي په قائمول سره نیک کارونه کوي په قائمول سره وهدا ورحمه او هدایت په باطن کې ورحمتن فی الظاهر لعلهم بلقاء ربهم قایږي چې دوی په ملاقات د خپل پروردگار باندې یومنون ایمان راړي وکذالک وهذا کتاب انزلناه او دا کتاب اوس د دې رب د ما قبل سره سوره اعراف آیت نمبر 2 کې دې دغه دې دې کې مؤید ملاویږي وهذا کتاب انزلناه ګورال ته فرمای کتاب انزل الیک نو د کتاب د نزول خبره د اصل کې رب دې ما قبل سره سره چې څنګه مونږه غیله کتاب ورکړو نو داسې وای تاسو لم کتاب درکو د دې اتباع کوي څنګه مغیله کتاب ورکړو تاسو له ماغه سي کتاب درکو او تاسو دې کتاب تابعداري وکړي الله فرمای نو هاذا کتاب انزلنا او دا کتاب چې نازل کړي مونږه مبارکون برکت والے دي فتبعوه تابعداري وکړي دې واتقوا لعلکم ترحمون یریږي خایږي چې تاسو رحم وکړي شي په دنیا او په آخرت کې سوره اعراف اتمه سپارا او اومدې ده کې آیت نمبر 37 کې دې موید موجود ده خو په دې مونږ تفصیلی بحث کړی ده کستا سو خیال کې راځي تفصیلی بحث په معنا ظلم من کذب علی الله باندې بیا آیات الله وصدف عنها ډیر تفصیلی بحث جوابونه هم پیښوي دي اعتراضونه هم شوي دي هل ينظرون هل ينظرون آیا دی نظر نه کوي په ترک الايمان بعد الدلائل الا ان تاتيهم الملائکه مگر دې خبرې چې راشي په دای باندې ملائکه صد پار لقبض ارواحهم چې کله هغه دې روحونه قبض کوي دا غروازه انتظار کوي او یاتی ربک یا راشی ستا پروردگار په خپل باندې او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نشانات د پروردگار ستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نشانات د پروردگار ستا انو یوم یاتی بعض آیات ربک نو دې ده کې د متقدمین وایي چې د الله تعالی راتلل په حقیقت باندې محمول دي په دې تفصیلی باس کستا سو خیال کې راځي نو موږ ډیر وګت تفصیلی باس کړی دی ډیر وګت تفصیلی باس په دې تیرو سپارو کې شوه او بهر المتقدمین وای چې دا الله تعالی راتل په حقیقت باندې محمول دي څنګه چې داغه د شان لایق وي بس په حقیقت محمول دي چې الله برازي او چې څنګه داغه د شان لایق دي څنګه برازي هغه ته پته چې څنګه برازم یعنی قیامت پرد به الله تعالی په خپل د خلکو مینس کې فیصله لرازي کیفیت معلوم نه دي متأخرین سوي وای په اصل کې یاتی ربک اصل کې دی یاتی امر ربک چراشی حکم د پروردگار ستا لکه سوره نحل کې هم موجود دی د امر دا لفظ اتا امر الله فلا تستعجلوا موجود دی کنه سوار لسمه سپاره کې سوره نحل کې دا امر دا لفظ موجود دی چې اتا امر الله هغه مؤید دی ګرځي یعنی دلیل د دې آیت تفسیر د دې آیت هغه تفسیر د سوره نحل سوار لسمه سپاره ګرځي نو فرمای یوم یاتی بعض آیات ربک پکم اور سراشی بعض نشانات د پروردگار ستا امام بغوی رحمت الله علیه دا ابو هريره رضی الله عنه نه دا روایت نقل کړي دا حضرت ابو هريره نه دا روایت نقل کړي چې کله د قیامت طلوع شمس من المغرب دا علامه ظاهر شي طلوع شمس من المغرب یعنی د مغرب د طرف نه نور راوخیږي چې په کم طرف غروب کیږي کنه قبل چې ورته وي د دې غاړې بنور راوخیږي د قیامت په علاماتو کې امام بغوی د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کړي نو بیا په دغه ورځ ډیر کافران به ایمان راړي اطاعت به قبول کی خدا نشانی چې کله ظاهر شوا نو داغه نه پس به هیڅ چا توبه یو توبه ونه قبلي ځکه د قبلې د غاړې د مغرب د طرف انور راختل د توبې دروازه ور سره بندیدل قیامت به نه قائميږي چې څو پورې دا نشانی نه راغلي چې قبلې د غاړې نور نه راختل قیامت به نه قائميږي او چې کله قبلې د غاړې نور راوخته نو دروازه توبې بم بندي بیا به توبه د چانه قبليږي حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا روایت ته نو بیا به د حضرت حذیفه ابن اسید نه نقل لی چې د قیامت لس نخیدي حضرت حذیفه ابن اسید رضی الله عنه هغه لس نشانات د قیامت په صحیح مسلم کې ذکر کړي صحیح مسلم کې حذیفه ابن اسید لس نشانات د قیامت ذکر کړي هغه کې لومبه طلوع الشمس من المغرب دی د قبلې د غاړې د نور راختل دي دویم یو خاص لوګي دی خاص لوګي براشي خلک بوې ګندا وریاز داغه بلوګي درېم نشانی دابت الارض د صفا غر مکه مکرمه کې چې د بوشليږي یو عجیب الخلقت زناور عجیب الخلقت کې د مفسرین وګد باس دی چې بعضی وی عجیب الخلقت دی کې ذکر را روان نش پاړه سم کې الته په بیا تفصیلی ذکر کو او عجیب الخلقت دا چې دا پیدایش به بل شان غوندي توالد تناسل نه بني خدغه سره غر نه راوته زناور دی غر نه بدغه سره راوځي او بعضی وی چې عجیب الخلقت دا دی چې خپې به یو شان یو لکای به بل شان یو سر به بل شان یو ملا به د بل زناور پشان په دې وجه ورته عجیب الخلقت ویل شي نو یو د یاجوج ماجوج نزول به یاجوج ماجوج براوزی دا غرب اوشلی صد سکندری باغی کې هغه یو جدا بات کې صد سکندری نه تر اوسه ولې نه راوتی یا څومره مخلوقات ته راوتی دي یا بعض مفسرین رائے د صد سکندری کومه مقرر کړی دا بعض مفسرین بیا دغه اقوامو کې کم کم کسان چې آیر ترکی داخلك دي کدا چینا والدي انکانګ والدي کدا خلک دا یاجوج ماجوج راوته دي دا څنګه قوم دې ست ترتیب دی هغه یو جدا تفصیل خو یاجوج ماجوج را وتل نزول عیسی دې چې دمشق په مناره باندې به عیسی علیه صلوات و سلام را کوشي او دا سر بلا چې وشنه نو دینه به تازه وبو قطرې دا به تخکته وګرځيږي نو په شابه سر بوزي بیا به اندر پای راړي خلک به تاسو کې اندر پای ولې غواړي دا هو اسمانون را کوزي دې شو دې اندر پای غواړي وای عالم اسباب نو عالم اسباب تر عالم الله دې زه تراولې غلم بیا به غره کوزيږي سلوي قال حکومت بکې او بیا به هغه یو جدا تفصیل لې پدې کې بیا د دجال راتللی دجال چې د ندام په علاماتو د قیامت کې د ظهور دجال او دریو ځایونو کې د زمې د زمکه دن نتللی مشرق مغرب او مشرق او مغرب او دغه چې د حرم په دغه ایریا کې په مشرق کې په مغرب کې او په جزیره العرب کې او د عدن نه د عدن د ویخ نه د اور را پورته کیدلی دا ټول خلک به مخ کې رواني دا اور به ورپسي خلک بس غلې د ماسپخین چې قیلولی ته خلک سملی اور به ورته ودرېږي دغه څه به ولاړی خلک به خوبو کې چې را پاسي بیا به ورته مخ کې شي واپس تلل نشتا نو ټول به د حشر میدان ته جمع کوي دا لس نشانات چې دي دا حضرت حذیفه ابن اسید په صحیح مسلم کې ذکر کړی دی یوم یاتی بعض آیات ربک پکم اور شراشی بعض نشانات د پروردگار ستا لا ينفع نفسا فائدہ بنور کيو نفس له ایمان او ایمان داغ لم تکن امنت لم تکن امنت سو پور ایمان نی راوړې من قبل اید مخکنا ای من من وقت التکلف او کسبت یا کسب نیوی کړي په ایمان یا خیره په ایمان د کې حالت ایمان کې خیرا قل تورته وا انتظروا انا منتظرون تاسو من انتظار کوئ مونږ به انتظار کوو ان الذين فرقوا فتاك سراغ کسان چې تفریقه واچول دین هم په دین خپل کې وکانو شیعا او دې ډلې ډلې لست منهم قوما مختلفا مع وحدته قوم مختلف اتنه جوړ کو لست منهم فی شیء تعالی ردی سره اس کار نشته انما امرهم الى الله دغه کې سورۃ النجم کې چې ده نو دا غي په مثل به پورا پورا ورکی نو دې ځای کې کچره سوچو کې نو پدې کې خپل جدا تعارضات تی پایاتونو کې دا غي جواب چې دغه هغه تاسو ته شوی دی دا غي جواب چې آسان جواب ادا دی چې په نیت باندې موقوف د نور تفصیلی باس پدې باندې شوی د تاسو خیال کې وي چې په امید باندې موقوف دي چې انسان امید د الله تعالی نه په یو نیکه کې د پوره پوره نو پوره باور کوي کله لزګونې لزګونه باور کوي او کله سلګونې نو سلګونه باور کوي کو وسوګونې نو وسوګونه باور کوي او نور جوابونه هم تفصیلی تاسو ته شوي دي فلا یجزا الا مثلها پس بدل بنشي ورکې ده ومن جاء بالسيئه او چاراتګو کو په بدای سره فلا یجزا الا مثلها نو پس نشي بور کې دې مگر پورا پورا داغه برابر الا مثلها په مثل داغه ای واحدتم بواحدتين وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېده یعنی ينقصون لا ينقصون کمه به تنه کیږي نه به سره زیاتې کیږي قل انني هداني ربي د دواړو آیاتونو کې اصول بیانېږي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دا اصول بیانېږي د اصول بیان دی قل انني ورته وای پاک حبيب انني هداني پتا کی سر مال هدایت راک رب رب زما الى صراط مستقيم نه غلار طرف تا دينا قيما ملتا فاتباعي على الحق زما اتباع چې دنو هغه حق دی حضرت ابراهيم عليه السلام هغه هغه د يهودو د مشرکینو چې هغه وی چې نحنو ابراهيميون هغه وی نحنو ابراهيميون نو هغه الله جواب ورکما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين دا جواب مورک قل تو ورته وای پاک حبیب ان صلاتی پتا کی سره مون زما چره ای عبادت بدنی ال الکعبه زما غ عبادت بدنی کوم چې کعبه ته دي نو نسکی او زما عبادت مالی چې حج دې ومحیا یا او زما ژوند وممات یا او زما مرګ لله رب العالمین د پار د رب العالمین د اصول بیان شو لا شریک له نشته شریک داغو لا شریک له د آیت کې د فروع بیان دی لا شریک له فی شیء من ذلک بخلاف المشرکین نشته شریک د الله تعالی پس سيزونو کې یو شی وبذالک ای بالعبادت او التوحید وبذالک په دې عبادت سره عمر ته ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین او زړم به د مسلمانان نه من اول صفت المسلمین اول صفت د مسلمانانو قل تور تو غیر الله په دې آیت کې د ولید ابن مغیره دا خبري جواب دی چې دوی چې تاسو زمونږ دین ته واپس شئ نو موږ به تاسو د ګناهونو بوج چې دغه په خپل سرونو باندې واخلو نو موږ دین ته واپس راشي تاسو د ګناهونو بوج چې دنا موږ په خپل سرونو باندې واه دور منصور د دې آیت دور منصور د دې آیت په اړه کې د عبد الله ابن عمر دا واقعا نقل کړی دا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای چې چا په خپل مړی باندې اوجړل لکه مړې پروت ته په کور کې او د په اوجړل انو هغه دا فرمایل چې د دې جړه په وجه باندې به دې مړی ته عذاب ملاويږي چې چا په خپل مړی وجړل د دې آیت په ذیل کې هغه وای چې چا په خپل مړی وجړل انو هغه ته په دغه دغه جړلو باندې دی مړی ته به عذاب ملاويږي حضرت عائشه ته چا دا خبر او کړه عائشه صدیقه رضی الله عنها ته چا دا خبر او کړه ورته وی ابن عمر داسي ویلي دي حضرت عائشه وی دی ابن عمر پس قوالی کې شک نشتا حضرت ابن عمر دومره ثقه دی داغه په ثقوالی کې شک نشتا خو په اوریدو کې فرق راتلی شي ځکه چې د معاملې کې د قران ناطق فیصله موجوده ده چې لا تزر وازرته وزر اخرى دبل چا په جړا به دبل چا مړی ته دبل چا په جړا به مړی ته ګناونه او عذابونه نه ملاوي چې چا جړلی نو که د جړا اندازې د د رسم مطابقي نو بیا ورته سزا ملاويږي او کنه جړه انداز یاغي چې ان بفراقک لمحزنون یا ابراهیم سردار کونین وستا ان بفراقک لمحزنون ستا په جداوالی باندې مونږ غم جن یو اے ابراهیم سترګونه وخ روان شي نو کچره جړاغه وی چې د غم د حزن د وجې وی نو بیا پاغي باندې ګنا نشتا او کناسي گریوان شدولی لکه حدیث نه چې ثابت دی سر را بغولی هغه باندې بیا ګناه ده خو مړی ته نه دی بنده ته اي يغلب بعضها بعضا ورفع بعضكم فوق بعض او چتکړي تاسو کې بعض په بعضو باندې فضائل بالمال په مال کې چاله فضیلت ورکړي درجاتن اي فضائل بالمال والجهاد چاله فضیلت ورکړي په بعضو باندې ليبلوکم د پاره دي چې امتحان واخلي هل تشکرون ام لا چې تاسو شکریا ادا کوئ او کنه ليبلوکم فيما آتاکم فاغیتاتو کی چې کومه تاسو له درکړي دي ان ربک سریع العقاب پتا کی سرستا پروردگار ډیر زر حساب کوونکې دي سریع العقاب تیز انجام واله دي وانه لغفور رحیم او شان داد چې دغه الله بخون کې او مهربان دي لغفور رحیم د سوره انعام ابتدا په حمد سره سوره انعام ابتدا دای په حمد سره وا او اختتام په مغفرت سره دی حضرت علی رضی الله عنه نه روایت ته چې دا صورت په کم مریض باندې ولستل شي الله باغله خامخا شفا ور کوي چې په کم مریض چا دا ولست اوس ورپسې سوره اعراف چالو کیږي